الله علیه وسلم دا اثبات د رسالت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ګورئ په اثبات د رسالت کې کوم طرز او طریقه ده هغه داسې طریقه او طرز اختیاري چې پاغه کې بد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابتای یو خو په دفع د اعتراضات سره دفع د شبهات سره چې شبهات او اعتراضات بکې منکرین په دې خبره باندې چې ته د الله رسول نه یې پوښوي دا خبره وکړي پمینس کې بیا په دې کې اته اعتراضات په دوی غټ مونږ چې جمع کو اته نه هم استادان وای خو مونږ اته وایو هغه یو اعتراض چې کوم دی هغه د اعتراض په شکل نه دی بلکې هغه د رسالت نه دفاع ده خو یو قاعده سره او په دې مینس کې بیا اثبات تر رسالت وی په دلیل نقلی سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت به ثابتې په دویم باب کې هغه هغه طرز به بدل وی هغه په ملت ابراهیمی سره اثبات کړي ان دا طرز باندې به دا قران کریم کې په اوس د محمد رسول الله په سورته بقره کې به دا ثابتېږي په دې کې اول ایسه د دې اول باب د دې ایسه چکم دی هغه تر آیت نمبر 123 پورې دی یو سل درویشتم آیات دا چکم دی نو تر دې پورې دا سده دا دویم با دا اول باب د دې برخه په دې باب کې خلاصه صدا نو په دې کې یاد ساتي چې شپږ شبهات او اعتراضات د منکرینو غبده پکې شپږ به اعتراضات وي، یو به داسې مخل امر ذکر کوي یو به داسې امر ذکر کوي چې هغه په حقیقت کې د رسول الله د رسالت په شان کې بې ادبي وي ګستاخي وي داغه اعتراض داغه دفع وکړي پنځه به پدې کې زواجر وي سببي زواجر ازجرون اشکنی به هغه خلق چې هغه د رسول الله د رسالت نه انکار کوي او پنځمه بیا په اخره کې آداب هغه امور مصلحه هغه به درته څه کوي هغه به درته ښیي نو دا به تقریبا څه شي دا طرز به داسي چې اول به دغه شي اول به کوم دنو تا ته سلور سو خی سلور اعتراضات جواب بکې سلور اعتراضات جواب نو چار صحیح شو کنه بیا پسې یو قاعده ده یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا په دې مینس کې راځي نو هغه پکې یو پکې هغه شي بیا پنځه پنځه زواجر وي هغه منکرینو د رسالت ته او بیا به هغه چې هغه پنځه زواجر ختم شي نو بیا به دوه اعتراضات تدویرا نقل کوي هغه دوه اعتراضات پسې بشاته هغه جوابات بکې او بیا هغه پسې شاته پنځه امور د اصلاح د پاره څه کوي ذکر کوي نو خلاصه به چی 4 1 5 پوښ کنه 2 5 چار ایک پوشوی پانچ دو پانچ صحیح شوا دا به ټول خلاصې ښا ټلیفون نمبر نه اوس دا ګورئ اول نه شروع کړي نو اول اعتراض اوس پرته یو اعتراض په خپل خپل ځای باندې شمارم مخکې مل تشمارلې دي نو اوس په یو یو په خپل خپل ځای شمارو د دوی اول اعتراض دا دی دا اعتراض به چلیږي تر آیت نمبر 101 پورې د دې جوابات په دې اعتراض اعتراض د دوی دا دی چې مونږ ته رسول ځکه نه منو چې تا ته وحی جبرئیل راوړي او جبريل زموږ دشمن دی يهودو دا خبره کړې و بعضی وای مشرکین کړي و راجح قول دا دی يهودو کړي جبريل زموږ دشمن دی موږ دا وحي نه منو خوش بس لنډه خبره ولی نه منی ولی جبريل دشمنی په صدا دی جبريل د دشمنی د پاره یو روایت راوړی دی د عبد الله ابن سوریا چې د يهودو مولاو دا راغله او د نبی علیہ السلام نه پښتنه وکړي هغه ټولې پښتنه چې نبی علیہ السلام جواب کړ تاخیر دوته یو پښتنه کوم کداغي جواب دراکو نو زبب دربانې بیا ایمان راوړم وی خاغه سره وی هغه دالت ته وحی سو کراوړي وی جبرئیل راوړي وی جبرئیل خو موږ نه منو کته ته میکائیل وحی راوړې هغه بسایو ځکه چې هغه رزق او دغه بارانونه او داسې نه رالیږي جبرئیل خو زمونږه دشمن دی بیت المقدس تورانېدو په ټیم کې د بخت نصر سره مدد کړو مونږ بخت نصر وجلو هغه پسې سړی لګري وغلا ماشومو مونږ ته دا پته لګیدل چې به زمونږه مسجد ورانه او بیا جبرئیل داغه نه دفاع وکړ کنه دا په الله پتا سو مسلط کړی زمونږ سړی راوځ کله والله وشاله دا د ځان یو قصه جوړه کړې و عبد الله ابن سوریا يهودي بهر حال دا روایت څوک پیش کوي خو دا روایت سند پورا مضبوط نه دی دا راته نوې مې چې خام خام دا سند دا واقع صحیح دی بعضی وا مناظره د حضرت عمر سے ذکر کوي حضرت عمر سے يهودو خوا کې ناستو هغه وته ویل چې تاسو ولې دا لغم نه منئ قران نه منئ هغه وی دا جبرئیل راوړي وی جبرئیل سره هم څه دښمنی ده وی جبرئیل سره هم ځکه دښمنی چې دا د الله تعالی دی خو جسم الله له ثابت دی دا د الله تعالی خي طرف ته ناس دی او میکائیل ګس طرف ته ناس دی نو هغه ته وی چې څوک خي طرف ته ناس دی خو الله ته ډیر نږدې پوه شوې که تاسو په دې وخت کې انکار کوئ لا انتم اشر لا انتم اجهل من الحمیر د خره نه زیات کم عقل یې نه پوه شوې دا وایي هغې طرف ته اشاره ده په دې ځای کې امام رازي مفسر رازي وایي چې نه دا ستل دا روایت ټول په سندونو کې کلام شته دی راجح خبره داسې ده چې دوی چې د سورته شعرا دا آیات واوریدو چې نزل به الروح الامین قران چا نازل کړی دی روح الامین جبرئیل علیہ السلام نو دوی له غوسه وراله غوسه په دی وراله چې دی جبرئیل پر مونږ ته وحی راوړ بنو اسحاق وتا اوس د لاړو زمونږ او بنو اسماعیل ته وحی شروع کړه پوه شو کنه دا خو زمونږ دشمن دی د سره د خبره مونږ سره منونه بس غټ اعتراض دی دا چې وګوره پرون به مونږ سره تنظیم کې کار کولو نن سره نن بل چا سره کوي بل تا نه دا عناد او دا حسد د دې لپاره وجه امام رازی دغه ذکر کړی دا چې بس راجح قول دا دی نه غدا راوړل اوس چې کله دوی دغه خبره وکړو الله تعالی دا غي جواب کوي چې وخورو په تقریبا په اتو طریقو سره دا غي سکه جواب کوي چې د جبريل دشمنی سو کوي ها نو د جبريل دشمنی خو باطله ده غلطه ده دا غي به اته جوابونه کوي تر هغه آیت نمبر 101 پورې ګوري ورته یو یو برته لګوم قل ورته وایا من کان عدو لجبريل هغه څوک چې وی دشمن د جبريل جبر اسر میک امام بخاری وی رحمه الله تعالی وی دا معنا د عبد سره دی او ایل په معنا د الله سره نو جبريل معنا شو عبد الله یا عبید الله صحیح شو کنه او دغه چې کوم دی ابن خلدون بالعکس وایي هغه وایي چې نه جبر اسر میک دا معنی د الله سره دی او یل چې کوم در دا معنی د عبد سره دی نو عبد الله په دغه معنی سره شو والله اعلم چې هر یو مطلب دا دی وی خو لیکن دا چې جبرئیل یو فرشته ده دا دغه د مکلفه ده په وحی باندې وحی راوړی دا انبیاء علیهم السلام ته اسرافیل بل فرشتہ دا هغه په نفخ السور باندې په پیلې کې پکې وحل هغه د حدیث صحیحه او ثابت ده او هغه ډیر غټ غټ ملک ته ها ډیر غټ ملک ته نبی صلی الله علیه وسلم تر جبرئیل علیہ السلام ناس چې میکائیل راغی پوه شئ میکائیل چراغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو اسرافیل راغی یو خبره کوله آغا جبرئیل علیہ السلام ناس راغون شو پوه شئ هغه خپل خبره وکړه او لاړ نو نبی صلی الله علیه وسلم د جبرئیل نه پوښتنه وکړه وې دې به د څومره عمر استا څه خیال لدې بستانه مشرګه کشر وی یاره زه چې پیدا شې هم نو دې ځل دې پوښوي دې دغه شان وو دا مشر دی بیا بل چې کوم دین هغه میکائیل دی چې الله تعالی مکلف کړی دی په بارانونو په دی باندې او بل ملک الموت ته صحیح شو کنه ادمو پښتنو ورته خنوم جوړ کړي دا اصل کې پښتنو نه جوړ کړي دا د يهودو نه رانه کړي شوی اسرایلی روایت کې اسرایل نه پوه شو کنه خو لیکن په صحیح روایت کې د دریو فرشتو نمونه په دغه سره ثابت دي او دا سلورمه فرشته چې دا نو د نوم پس سره دی ملک الموت سره دی صحیح شو قل من کان عدوا لجبريل نو ورته وایي هغه څوک چې وي دشمن د جبريل فانه نزل نو دلته کې من کان دا شرط ته کنه جزاء مقدر راو باسه دلته کې من کان عدو لجبريل سوک چې دشمن وي د جبريل فانه نسشه فلا وجه لعداوته هیس وجه نشته د عداوت د لپاره دا څنګه د د سره دښمنی کوي صحیح شو یو معنی دا یا جزا دار او باسه من کان عدو لجبريل فانه کافر سوک چې دشمن مې د جبريل نو دا کافر دی صحیح شو جزا دا یا دریم دا د من کان عدو لجبريل سو چې دشمن ویل جبريل فلیمت غیظن نو په غوسه کې دې مرشي لا جبريل سره تاسو کولای شئ چې دشمنی وسره کې خو شي تا ته ګور اسمان ته خپل چتی کړي دي دې دغه نشته فانه نا وجوهات شروع کوي چې ګورا د جبريل سره دشمنی غلطه ده ها خو شي دی وجنه جزاګان ما دا دري دا مفسرین راځي او شاه منصور بابا برهان کې دای دا کې جزا دا سره استدا من کان عدو لجبريل فانه غلط من ثمانيه اوجه بس هغه دا سره لګي دا غلط را ده اتو وجنا لاندې بیا وځي شو پوه شو نو بس څوک څنګه راو باسي دا زو خبره ده دوره دا پکې نشته ها نزله على قلبك اوله وجه سوی نزله یقینا دی نازلی دا قران علی قلبک پزړستا باندې ور قران پزړه نازلیږي لنو ثبت به فؤادک مونږ تاسو له پرې باندې مضبوطو ښا دی وجنه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام سترګې خو دی کیږي خو زړی نو د کیږي ښا نو د کیږي تنام عینای ولا ینام قلبی حدیث کې راځي زما سترګې خو دی کیږي خو زړه می نو د کیږي باذن الله په حکم د الله تعالی باندې سمانه شو یاره چې از دې خو قران نازلې د الله په حکم باندې مطلب دا شوې جبريل خو قاصد دی یو معنا دا او د قاصد سره دښمنی په محاوره د عالم باطل دا او غلطه ده قاصد سره دښمنی کوي مینس کې جرګه کې یو سړی زی راځي هغه سره چا دښمنی کړې ده تر اوسه پوري تاسو کمقلو د سره دښمنی کوي یو یا دا فانه نزله علی قلبک باذن الله دی خو د الله کتاب راوړي نو د سره دښمنی کول دا اصل کې د الله دښمنی ده دا خو د خپل ځان نه دی راوړي د دې مثال داسې دی په علاقه کې یو سړی دی حق مسلې شروع کړي چې شروع کړي نو خلک را پاسي نو هغه خو په حق مسلو کې خو یا به قران وای یا به حدیث وای یا به کوم د فقه کوم عبارت وای خلک را پاسي کنه دا مخالفت شروع کی وو دې په مونږ ردونه کوي الک دې پتارت نه کوي دې هوتا ته یو نقل راوړي یو کتاب د تراوړي دا پاسل کې ته د الله سره دښمنی کې پوه شو کنه نو دا داسې چې جبريل سره تاسو له دښمنی کوي جبريل خو کوم خبر راوړي کپاره کې پتا سو رد یو کار ته وي خو خدای الله تعالی کوي بیا الله سره دښمنی کوي نو دا شو یو وجه دا شو ها دوی موجه ګورا باذن الله بامر الله باذن الله کله قران کې بامر الله سره راځي کله باذن الله راشي بقدر الله دا الله په تقدیر سره کله اذن الله راضی په معنا د نصر الله سره د الله په مدد سره مدد سره کله به اذن الله په معنا د امر تکوینی سره راضی لکه رستو را روان دی امر تکوینی امر تکمیلی دا مطلب چې الله تعالی تخلیو کی تخلیه دی ته وای چې ته یو کار کې د شر الله په کتا سره سمادت خو نه لري او کله کله وای دا کارم تا د الله په اذن کو دا الله په اذن دا مطلب دی د تا نه تا ته لار پرې خو دا هغه تا ته غموانی ختم کړل پوه شوې دغه تم اذن الله ویل کیږي چې پرې د چوي کې ته وکا پوه شوې نو دغه تم اذن الله کړو خو دلته اذن الله بامر الله په امر د الله دی ځکه ولې دا امر الله معنا ما وکړه ځکه الته به سورته طه کې وراشي و ما نتنزل الا بامر ربک جبريل خپل وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وي ولې ته مونږ تار وخت داسې ډیر ناراضي لکه چې لک راضي خو ډیر راضا هغه وي یا رسول الله و ما نتنزل الا بامر ربک مونږ خو نه راکوزیږو مګر د الله په حکم چې الله حکم کوي راځي چې نه بیا نه راځي نو دا شو دویم نمبر مصدقا لما بین یدیه دویم دلیل وګوره د جبرئیل دشمنی غلطه ده ولی موافق ته لما دا کتابونو سره بین یدیه چې د دنه مخ کې دي د د چې کومه وحی راوړې ده دی جبرئیل چې کومه وحی راوړې ده هغه د مخکینو کتابونو سره موافق ده پیمانی وای خلک د موافق سره دشمنی کوي که د مخالف سره کوي د مخالف سره کوي نو د موافق سره دښمنی کول دا څومره کم عقل توب دی دا په محاوره د عالم باندې غلطه ده دریم وهدن بل ګوره دا هدایت دی څه شه دی هدایت د لار خودل دی یو سړی تا ته لار خې ته ته نه ته ما دښمنی ته ولې ماته لار اخې ته ولې ماته لار اخې نو هغه کوم وحی راوړي دا خو هدایت کامله د ټول خلکو ته دی لارې راوړي دا د لار خودون کې سړی سره د راهنمایي کوون کې سړی سره دا غ سره څوک دښمنی نه کوي دا درې موجه سلور موجه او بشرا للمؤمنین او زیر د پاره د مؤمنانو دا کوم وحی چې هغه راوړي دا هغه کې مؤمنانو ته زیر دی نو دې زیره دې نو تم ایمان راوړ دا زیره خدا نه چې ګنې دا مطلب تا هغه پورې خاص ته طالب نه تم ایمان راوړ تا تم زیره دې اوس یو څوک ته هغه زیره راوړي کنه اته وای دا زیره ول راوړ دې په سره ګورم دا په محاوره د عالم باندې باطل خبره ده غلطه خبره ده سلور وجه دا شو کنه پنځمه وجه ګورئ من کان عدو لله پنځمه وجه دا دا غسوک چې وی دشمن د الله مقصد د دې دا دی چې څوک د فرشتو سره دشمنی کوي دا په حقیقت کې د الله دشمن شو کنه ولی فإنه نزله علی قلبک بل و ملائکته هغه څوک چې دشمنی کوي د دشمن وي د ملائکو د ملائکو سره دشمنی کوي جبريل ملک ته داسې نور ملائک دي ورسوله د رسولانو د الله سره ملائکو دشمنی دادا چې یا خو د ملائکو سره داسې دشمنی کوي لکه يهود چې کوي یا ملائکو ته داسې صفات ورکړي چې هغه د هغوی نه دي لکه بنات الله ورته وایي دا د ملائکو دشمن دی یا د ملائکو د وجود نه انکار وکړي وایي نشته دی دا د ملائکو دشمن دی ښه ورسله د رسولانو د الله دشمن وي د رسولانو دشمن هغه دی چې هغه د رسولانو نه انکار کوي او قران کریم کې سورت انعام کې براشي چې الته کې د رسولانو دشمن 112 کې راځي وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا د رسولانو دشمن څوک ته جنی او انسی شیطان ها د سنت دشمن چې وکنه هغه بسوکی هغه بیا جنی شیطان یا به انسی شیطانی نو دا شو سورته فرقان کې براشي کنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين 31 کې وال سره دي او دا رنګ موږ جوړ کړی دي هر نبی لره دشمن د مجرمانو نه نو هر مجرم د انبیا او دشمنی هر مجرم د انبیا او دشمنی وجبريل خا او بل دغه کوي دشمنی کوي د جبريل سره ملائکه کې جبريل مخ کې راغی ولیکن بیا ذکر کده پاره د تخصیص ذکر دوی دې ذکر کړو کنه او دا چې کوم دی نو تخصیص بعد تعمیم شو و میکال او بل دشمن وی د میکائیل علی السلام میکال او میکائیل دواړه راځي دا میکائیل چې کوم دی نو دای وسره ذکر ذکر کدی خو میکائیل دوستی ظاهره ولا خو الله وی چې نه نه چې تا د جبرئیل دشمنی شروع کړم د میکائیل دوستی پکې چرته نه رااله دام پکې دشمن سستا فان الله یقینا الله تعالی عدو للکافرین دشمن دې د کافرو الله دشمن دې د کافرو دا خبره نه ده چې ګنې یوازې ته او زه ستاسو دشمنی ته سینه وامه په خبره ورسېدې که نه نو الله تعالی وایي چې زه دې دشمن یم ځه راځه مقابله کوه نو داسې شو دای پسې بل دغه شو چې د جبريل دشمن د الله دشمن دی د جبريل دشمن د پنځمه واجه شو کله کده الله دشمن د جبريل سره دشمنی کوي داسې سره څوک نه کوي خام ښه جی په سورت توبه کې به راشي چې آیت سو او چوده کې چې هر کافر د الله تعالی دشمن دی وما کان استغفار ابراهیم لابیه الا مع موعده وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله صحیح شو نو الته کې هر کافر دشمن د الله دا د الله دشمنان دي ښا نو دا دغه بوته وای سورت طه کې به بیا وای کنه چې دغه فرعون د الله تعالی دشمن ښا دشمن څوک د الله تعالی دشمن فرعون دغه پلار کې څوک رواني به هر حال کفار خلق د منکرین رسالت منکرین نبوت منکرین ملائکه منکرین کتب دا ټول د الله دشمنان دي ښا دا ټول د الله دشمنان دي فان الله عدو للکافرین یقینا الله تعالی دشمن د داسې کافرانو دی عدو الله می ونه وی للکافرین سره ذکر کړ چې نه د جبرئیل دشمنی بیا کفر د کفر ښا صحیح شو نو پنځم وجه دا شو شپږم وجه دا ده چې وو دا څوک چې د جبرئیل سره دشمنی کوي کنه دا فاسقان دي ښا او فسق اعتقادي کامل سره کافر دي ولقد انزلنا او قسم له یقینا موږ در نازل کړي تا ته الیک تا ته آیات بینات آیاتنا واضحه دا څه مطلب وته وای چې مونږ تا ته واضح آیاتونه درلیږلي دي اوس یو سړی واضح دلیل دی واضح خبره ده نو کله دشمن سره د پکاره سړی دی ومني کړي خو لیکن واضح دلیل راغی خو دی وای نه دا زنه منم ولی دا زما دشمن کړي دا فلانی کړي دا, دا خبر خو زنه منم الله وی وداو ګورا وما یکفر بها او کفر نکي وما یکفر انکار نکي بهاد دغه آیاتونو نه یو معنی دا دویم معنی دا ده با سببیه واخلا وما یکفر بها او کفر نه کوي په دې آیاتونو باندې بها په سبب د دغه دشمنی د دغه دشمنی د وجه نه چې انکار کوي کنه دا نه کوي الا الفاسقون مگر فاسقان کوي د الله حق دغه د امر مخالف خلق کافر خلق دغه وای حسن بصری وای فاسق چې قران کې ذکر شي فسق نو چې د کومې مرتبه سره د کوم عمل سره ذکر شو په هغه مرتبه کې فسق دی نو دې ځای کې د کفر سره ذکر شو نو دا فسق فسق کامل دی کفر دی ښا نو دا یې شو دا یې پښپګمه فتوا ولګولا چې منکری دشمنان د جبرئیل سری والا کا هغه کافر دی فاسق دی ښا فاسق دی اوس وګوره پی دغه اومه فتوا اوم دغه جواب دا دی چې منکرین او دشمنان د جبرئیل هغه څوک دي هغه ناقضین د عهد دي وعده ماتون کې خلق ته خو ګوره او کلمہ عهدو عهدا نبذه فریق منهم او کلما دا ا ما تاسو ته حمزه را لکنه بیا و و سر راغه اف کلما او او کلما دغه به تقدیر راو با سي ها نو دا به دا به وای چې ايقولون بعداوت جبريل خوش کنا آیا دی په عداوت جبريل باندې خبره کوي او دوی شرمېږي نه وکلما عاهدوا عهدا کلم چې دوی وعده کړی د یو وعده نبذه فريق منهم نو غورځولي ته دغه وعده شاته د دنیا یو بل ډلې یو بل ډله پکې راپاسي هغه وعده ماته کی دوی خو داسې خلک دي دوی ملا راپاسي د ما فلانی سره دښمنی ده دی لا شرمیږي نه د خو د خپل عمل ته وګوره د خو چې کله وعده کړی د په وعده باندې کلک نه دی پوه شوي بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دوی نه اوس دا نه بده ټول ماته دا وادي وینن یو ډلې ماته دا یو ډله به په دې کې لګی نو وای نه نه دا اکثریت ته اکثریت ته بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی نه لا یؤمنون په هیڅ شی باندې ایمان نه راوړي هیڅ شی نه مني ښا خو شوي خا ولما جاءهم رسول من عند الله اوس د دې نبذ دغه ته بیانې څنګه نبذه وی او بل دار چې دی په خپل کتاب باندې عمل نه کوي وشوي په خپل کتاب نه مني کم خلک چې د جبريل دشمني ښکارا کوي هغه خلک خو د خپل کتاب منکرین دي سړیا هغه لاره پاسي دا کتاب جبريل لاوړل ځکه مونږ نه منو د موسی هغه کتاب چې هر چا راوړل واخو تاسو یې مونږ منو کنه هغه هغه نه تاسو انکار کړی دی راشه دا وګوره ولما جاءهم مر کله چې راغی دوی ته رسول رسول رسول عظیم الشان تنوین د پاره د تنکیر او دا د دې صورت د دې باب غدا دې سی غداوه دا ښا دا اثبات رسالت من عند الله دا رسولم دا سه رسول چې من عند الله دا الله د طرف نو نو د انکار وجه صدا چې دا الله تر طرف یو څوک راشي به ته نه مانی مصدق لما معهم بل وګور موافق د هغه سره معهم چې دوی سره د دوی سره چې کوم خبره اصول ایمانیات پاغه کې سره برابر او بیا هم د انکار کوي نو دا وګور نه بل فریق من الذين اوتوا الكتاب نو وګور ذل نه بس ته ویل کیږي نه بس یو شی ستا په لاس کی او نفرت ته وجه نه وګورځي سره وجه نه وګورځي نفرت ته وجه دا ټکه بیا ساتي دا بیا ستاسو په پاړسمو سي پاره کې پکار راځي ها عرب عرب هغه سیسته نه بس وای چې نفرت ته وګورځي ها نه بس فریق نو وګورځول یو ډلی من الذين دا کسان نه اوتل کتاب چې غیته کتاب ورکړ شوی سی وګرځولو کتاب الله یعنی مولیانو ښا دای وسره اوتل کتاب وسره د دی وجه نه وی چې ولکه ناپوهه خلق نو مولیانو خو اک کتاب کتاب الله وی غرزول هغه کتاب د الله وراء ظهورهم رستل شاگان خپلنا کانهم لا يعلمون گویا کی دوی نه پویږي الکه هغه کتاب وې شاته وګورځو ته به وای کړه سره دې په دې کتابو پویږي نه دا هدي او لکه د سره چې لا يعلمون ځکه پسې وی کنه لکه د سره چې د مولا نه خبر ورسې دي کنه یعنی د مولا په کار د امیانو شروع کړه مولا تو جامع وته او باسلخه اوس نور پرې خو دی بس نی نیمه نیمه نه موج په انکار ودرې څنګه د دې کتاب نه کوم کتاب مراد دی بعضی د دې کتاب نه مراد قران دی خو لیکن قران ما تاسو ته په نمبر کې دوه خبرې دي یو هغه شی چې ستا په لاس کې وی غورځي د وجه نفرت نه نو دوی په لاس کې قرآن نه مخ کنه دوی اول نه قرآن نه منل اول نه سمنل او تورات منل نو تورات څه کړو نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله هغه تورات شاته وګرځولو تورات پرې خو د څنګه تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت شوی وکنه نه بس دام پسې نه دام پسې نه خپل کتاب پرې خو ده ښا پوه شئ هلته ځکه مولا او ما سره بحث خو دغه استعداد والا ما ته عبارتونه د کتابونو نه وی ما ته دغه شان لګیا دی بیا ما عبارتونه بیا اخیری کې ما ته وی او یو خبر راته وکما وی ما پس کتاب من اخلا کتاب پټول ستا تایید کړي پوښوي در سره په عام خارجي سیاست کې دغه خبره کوم ما ته د خدای غر کې چې کتاب زما تایید کړي او ته به دغه کتاب نه مانی خو څه کنه دا ته وینا ما فریق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله کتاب د الله تعالی وراء ظهورهم رست د شاګان خپلنا شاته کتاب ورغولو نو دا مطلب نه چې دا سره واس دا سره ورغولو دا کنایه د عمل پر خودونه دا عمل پر خودونه دا وای چې ابو عبید وای لا يعملون خوش کنه به اګر چې لیکلې خو د سرو د سپینو زرو باندې دی هغې باندې ګلکارۍ هم کړي دي لیکن حلال حلالین او حرام حرامین قانوني درجه ورته نه ورکوي مطلب دا دی وی فذالک النبذ نو دکې غرزول دی غرزول دا نو چې ګنې دوی تورات چته په ګن کې وغرزاو نه نه تورات خو نور قسم بال ساتو خو نه دا خو تبرک کتاب دی نو دی مطلب څه شو چې والکه دشمنان د جبريل سدي هغه خپل کتاب نه مني دا سه بیکاره خلق ته نو وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان په دې کې ته اتم وجه ذکر کړي چې دشمنان د جبرئیل چې دی اغه د سحر تابع دی اغه کتاب نه مني کتاب نه مني نو داسې دغه ته ته جوابونه ورکړ کنه قران کریم د جبرئیل الله داسې دفاع وکړه چې خا تاسو د جبرئیل مقابله کوي د جبرئیل دفاع ته په اتو دغه سره وکړه طریقو سره وکړه چې جبرئیل چې کوم دی هغه سره دښمنی نه کیږي اوس وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دا د دوی بل اعتراض دی اوس ښا یو اعتراض باندې خو پوه شئ کنه ځکه دې نه منو جبرئیل د توحی راوړي صحیح شو مونږ جبرئیل زمونږ دشمن دی یو وجم تک دوی مو وجه اوس تک دوی می اعتراض دوی دا کوي وی مونږ تا ځکه نه منو ته سحر نه منی ولی سحر منم وی سحر خو ګوره په سليمان عليه السلام باندې نازل شوو سليمان عليه السلام ټول حکومت په سحر باندې چلولو صحیح څه کنه دی دا وی نو هغه جواب ورکړي وتبعوا دوی تابع شو ما تتلو الشیاطین هغه چې لستل به شیطانانو د تتلو دو معنی کوم خبره غوږی خوشوي ما تتلو هغه چې لستل با لستل معنی کوم یو داده چې د تلا یتلو د دې په سله کې چې علا راشي معنی د احتراس الراز نو به هغه معنی کوم لستل بدوی هغه سحریات هغه جادوګر ما عبارت سحریات نه دي تتل الشیاطین چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان فی زمن ملک سلیمان یا بعد وی علی مقابله د پاره دی علی ملک سلیمان په مقابله د حکومت د سلیمان علیہ السلام کې پوښوي د سلیمان علیہ السلام د حکومت په مقابله کې به انسی او جنی شیطانانو څخه کول سحر به کول جادوګان به کول سليمان عليه السلام ټول راونی ولا جادو کتابونه ته واستل هغه د خپل تخ لاندې خخ کړل ټول د عقل باندېان کړ کینې د نسړي ځامن دام څه شروع کړ نو دا سليمان عليه السلام مطلب دې دار خلاصه جواب داله سليمان عليه السلام ساحر نو ولکه دا تاسو یې کروست جواب ورکړي یو معنی دا شو دیو معنی د طلایت نو ما تاسو افتراق معنی سره واتبعوا ما تتلو الشیاطین او تابع شو دوی ما د هغه سحریاتو تتلو الشیاطین چې دروغ به جوړو شیطانانو علی ملک سلیمان په حکومت د سلیمان علی السلام څنګه دروغ جوړول دروغ داسې جوړول چې دوی هغه سحر سلیمان علی السلام وفات شونه کتابونه راو باسل نو بیا خلکو ته وی وو د سلیمان علی السلام حکومت ټول په دې چلیدو راځي د دین استفاده وکړي نو الله وی دروغ وی دروغ پوه شو کنه دروغ به جوړول شیطانانو په حکومت ته سليمان عليه السلام دریو معنی د تلو تلا یتلو تلوا تلوا اتباع ته وی ښا وتبعو دوی تابع شو ما د هغه سحریاتو تتلو الشیاطین چې تابع کیدل بشیطانان د اغي سحریاتو صحیح شو علی ملک سلیمان په زمانه د حکومت د سلیمان علیه السلام یا په مقابله د حکومت د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان دروغ وای چې تاسو سلیمان علیه السلام سفر کړی دی وما کفر سلیمان او نو کافر شوی سلیمان علیه السلام ما کفر ما سحرا ځکه سحر چې کوم دی نو هغه څه دی هغه کفر دی کنه ولكن الشياطين لیکن شیطانان چې کفرو هغه کفر کړو يعلمون الناس السحر چې خودلو به خلق ته سحر شیطانان چې کوم هغه شیطانان نه مراد یا هغه انسانان دي هغه ته نه مراد دي چې حکم غټ غټ ساحرانو جادوګرو هغه ته مراد دي او یا جنیا جنات مستر دي دوی به خلق ته سحر خودلو سحر څه ته ویل کیږي یارا نو سحر خو کل ما دق ولا طفا په لغت کې خدا راضي قران کریم کې د سحر استعمالات ډیر راغلي دي په معنی د اړول سر راضي فعنا تسحرون سوره مومنون کې براشي کم خو اړول شي تاسو کله به سحر په معنی د دروغ سر راشي لکه سوره هود کې براشي ان هاذا الا سحر مبین نه دا مگر دروغ کار دي کله سحر په معنی د سحر عرفي سر راضي سحر عرفی څه شی دی هغه هغه چې کوم خلک یې کوي هغه به د موسی علی السلام په واقع کې 39 پیری قران کې راځي او کله به سحر چې کوم دنو هغه هم مان سره دی په مان د پرشمه د پښمنی وخت دی د دغه همانی سره برازي پوښ کنا هغه کی راضی کنا چې ول مستغفرین بالاسحار هغه استغفار کوونکی په وخت د پرشمی کې صحیح شو کنا کله به سحر په معنی سره دی تریخی سره به راځي ښه تریخی څه دی په دې بدن کې یو شی دی که نه نو دی به وایي ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابعداري نه کوئ مګر د یو داسې سړي یو معنی دا ده چې جادو پرې کړی شوی دی یا داسې سړي چې په هغه کې تریخی موجود دی نه خوراک کوي د خوراک والا سړي مونږ دغه نه کوو مونږ داسې سړی راشي چې خوراک نه کوي مونږ به هغه پسې ځو نو هلته به دا سحر بیا په اصطلاح کې سحر څه ته ویل کېږي نو په اصطلاح کې سحر هغه باریک پټ اسباب استعمالول د پارا د یو داسې کار کول چې ظاهرا هغه خرق عادت کاری پوه شو کنه خدا تعریف د هغه چاله چې وای مطلق سحر ته کفر نه وای پوه شو کنه شاه منصور بابا چې کوم تعریف کړی دا غي نه معلومیږي چې هغه مطلق سحر ته سکی کفر وته وي ځکه هغه وای وای سحر په اصطلاح کې وای مدد د غیر الله نه غوښتل او غیر الله قادر ګڼل په دې خبره باندې چې هغه به دا مدد وکي پوښوي بس وای دا سړي دي شیطانانو توازن کوي کنه نو دا سحر بیا دلته د سحر اقسام علما ذکر کوي سحر بابلی دی او سحر فلانه دی سحر فلانه دی هغه موږ دلته نه دا کوه خدای ته فنی کار دی کنه خدا چو ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر لیکن شیطانان چو کافرو ټول بخ اخودلو به خلق ته سحر دا جادو په غیر راستو دا سليمان عليه السلام نو کړه دا جواب ورکړ کنه دوی وی چې ته سحر نه مانی دوی بل سوال کوي خا ته سحر ته ناروا وای مونږ ته رسالت نه منو ولی وی ته سحر ته ناروا وای او سحر خو په دو فرشتو باندې د اسمان نه نازل شوی دی نو اسماني علم ته ته ناروا وای دا مونږ نه منو صحیح شو دا دوی مترا درې متراز دی وما انزل علی الملکین دا غي جواب ورکي درې متراز وما انزل هغه چې نازل کړي شوی علی الملکین په دوو ملائکو باندې به بابل فبابل خار کې هاروت و ماروت چې یو هاروت او بل ماروت وما يعلمان نه به دی خودل دی دواړو من احد هیڅ چاته حتا یقولا حتا چې ورته به وي دی دواړو انما نحن فتنه یقینا موږ امتحان یو فلا تکفر نو تکافر کیګما دا ترجمه کوم بیا راځم ښا فیتعلمون نو دوی بس د کول من هما د دی دواړو فرشتونه ما اغه سحر یفرقون به بین المرء و زوجه چې جدای به راوسته پاغه طرف ما بین د سړی او د خزه کې وما هم بضارین به من احد او دوی zarar نو ورکون کی zarar به په دې سحر سره من احد هیڅ چاته الا باذن الله مگر په اذن د الله اذن نه مراد دې کې غسل تکمینی امر دی تخلیه د تخلیه نه مراد ده چې الله ورته لار پریګ دی پریګ دی چې ورګه چې ویږي صحیح شو کنه ويتعلمون او دی بل تکول ما هغه شی یضرهم چې دوی ته نقصان ورکي ولا ينفعهم او ګټه ورته نه ورکي اوس راشه وما انزل علی الملکین چې په دوو ملائکو باندې نازل شوی او د اسمان نه وای سحر او جادو نازل شوی خبر ورسېدی دا څنګه چلو دې ځای کې چې بیا تاسو کله تفاسیر ګورئ کنه ګورئ دا روایت په سره وړي او دا ګوري وي چې دوه فرشتي وي یو هاروت او بل څوک مار څوک وي دا جبريل او میکائیل یادې اسو کوی چې دا دوه فرشتي وي نور بهر حال دا مختلف روایت پر تراوی سے انبار پر تولدی هغه دو فرشتو باندې څه چلو شو وي په اسمان کې وی لاندې دا اعتراض وکړو چې ګور الله تعالی عجیب مخلوق ته دا انسانان دوی ګناونه کوي الله تعالی ورته وی چې کما تاسو له نفس درک تاسو بم ګناونه شروع کوي مونږ نه کو وی خاصه یې بس دوی دواړو له نفس ورکو چې ورې کړو وې ځمکه ته راولېګل دوی به خلکو ته سکول جادو به خلکو ته خول چې جادوی خلکو ته خولو نو وي په دغه جادو دوران کې دته یو خضراله د زهرا په نوم باندې هغه زهري ورته وی چې رمال جادو کوي دی پاغي عاشقان شو څه شو عاشقان شو چې عاشقان شو نو داغه له ورسته داسې کار وکړو چې هغه ورته وی چې د تاسو سره وادو کما او په شرط د دی باندې تاسو چلو کوي تاسو مال خاون مړ کوي دوی له خاون مړ کوي چې مړ کړو دا غي نه پس وي زهري د دوی نه اسم اعظم زده کړو او زهره لاړه اسمان ته دا غي نه زهره ستوره جوړ شو او دلته دوی دواړو ته الله تعالی وی چې ښا استاد په دوو لارو کې یو لار خوخه کوي سوای په آخرت کې عذاب درکم که په دنیا کې وای دوی وی چې الله په آخرت کې مرا کوا او په دنیا کې را کنه وای د بابل په کوی کې دوی دواړه راځړن کل د ویختونه اوسم ځړندي او یو شونکی لیدلی وو او اوس چې دلته کې وي د ویتر د ماسوتن نا وخت او کې په دې باندې عذاب کوي دې ته بیا دعا کوي دا سری دا قصه ده ها دې ته تیس وای پوه شئ دا قصه پر روایت کراغلی دا خدا سے بنی پر روایت ده تاسو ته بار بار ویم کله برته عن ابن عباس عن فلان خو روایت پسې روایت په اسرایلی لا اصل لها هیڅ اصل د دې روایت نشته دا چې قصه راخه په دې باندې ډېر خلک دوکه شوي دي مولانا روم ملته کې پکې خسور لګي دغه کې مصنوی کې راځي عورت را زهر کردن مسخ بود آب و گل گشتن مسخس ای عنود پوښي هغه عورت وا زهرا هغه هغه له مسخ کړه هغه نه ستوره جوړ کو ول استاد او باو خټه دا نشي مسخ کوله پر پسې بیا وای اندري امت نبود مسخي بدن لیک مسخي دل بود ای ذل فتن وای لیکن په دې امت کې مسخ د بدن نشته دی خو زړه ورله مسخ کی د چا زړه د سپی شي د چا زړه د مړس شي بس هغه غي سره لګیای کنه پوه شوې چا سپې ساتلې چا څه کړي هغه د هغې نه تاویږي را تاویږي نو دا مسخ وي دا مونږ صحیح ده خو لیکن دا اوله خبره لري سره چې عورت را ظهر کار دن کی سره خطا کړي دا دا غنم خطا ده دا قصه باطل قصه ده پوه شوې آلوسی وی والقصه باسانیدها باطله قصه په ټول سندونو سره تیرا نقل د باطل نه سیدی صاحب غریب اکثر ضعیف روایت څخه کله کله دغه کیږي هغه ته ولال دی د پامې پاتې کوي خو شو دا خو امام احمد راوړی دا پلاني راوړی دا راوړی دا خو خبره دار چې روایت اسرائیلی دی د روایت خو په سند معلومیږي ته پر وړو خو نه معلومیږي روایت په سند معلومیږي سند ضعیف ته سند باطل دی قاضي وای په شفا کې قاضي عياض وای ما ثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بسند صحيح مرفوع ولا مقطوع در رسول الله نه پدې کې هیڅ نه ثابت نه په صحیح روایت نه په مرفوع روایت سره نه په مقطوع روایت سره هیڅ شی پکې صحیح نشته پوښوي دغه دغه باندې دوی چې کوم دنو هغه ارات کوي چې دې کې د دا روایت او دا قصه چې کوم دغه ثابت نه ده او بیا اخیره کې آلوسی د شهاب عراقی نه نقل کوي وی ونست الشهاب العراقی على ان من اعتقد في هاروت وماروت انهما ملكان يعذبان مع الزهره في خطيئتهما فقد كفر بالله تعالى وی دا سره چې کوم دې چې دا عقیده ولرله چې هاروت او ماروت دا دوه فرشتي دي او د کبیره ګناه د وجې نه دوی په عذاب کې مبتلا دي نو وای دی په الله تعالی باندې کافر پوه شوې هغه به سم میخ لګولې که نه ورسېدې اوس پسې چل کوو نو دغه دا کوم حضرات حضرات داسې وي په تفاسیرو کې به دا یو خیال کوئ تفاسیر غریبانان چې کوم وي هغوی مثال د دوکان وي چې د چا سره څه مومي هغه راخلي ږدي درته خو ته به دا نه کوې چې څه دي مونته لغه وایه نه ته ګوره چې ودرېږه صحیح مفسرینو په هغې باندې څه کړي دي څه ویلي دي د قیسې باره کې څنګه قیسه ده او دې څوک نو تاسو پوه شئ په دې خبره باندې چې ګوردا د هاروت او ماروت قصه دا فرشتي نه دي دا خو باطل شو خو چې فرشتي نه دي نو بیا دا وسو کو راغلي څنګه دی او څه چل شوی دی یو قول پکې دا دی یو ترجمه ورته دا کوم یو قول پکې دا دی چې دا فرشتي وی خو راغلي وی د پاره د فرق په مابین د سحر او د معجزې کې اما بین د فرق د سحر او د معجزې کې چې معجزه او سحر خلق ته جدا کې او بیا خاطر دي بیا اسم دلته کې داسې مسلو سره نه ده شوی دا یو قول دی او د امر نقل لري مفسرونو د امر نقل کړی دی دویم قول دا دی چې نو وسره دا د سره فرشتي نه دي دا سړی دی سړی ښا پوښ وکنا ابن عباس نه روایت ته هما رجلان ساحران کافران دا دوه سړی وو څه جادوګرو کافرو په بابل ښار کې پوه شو کنه او حدیث کې مرادي اتقوا الدنيا فانها لاسحر من هاروت و ماروت یک د دنیا نه ځان بچ کئ دا ډیره جادوګر ده د هاروت او د ماروت نه هاروت او ماروت دوه کاکاګان ښا پوه شو کنه خدا نه و چې دا فرشتي وي دوی معنی بل دغه طرز کومه دا دوه معنی برته کوم صحیح ده کنه تاسو ته ګورئ وما انزل على الملكين اول د فرشتو علمانکم او هغه چې مونږ نازل کړیو په دوو ملائکو باندې چې مونږ نازل کړیو دوه ملائک به بابل په بابل خار کې هاروت چې یو هاروت و ماروت او بل ماروت دا خو نمونه شو وما يعلماني او نه بخودل دي دواړو من احد هچاته حتا يقولا حتا دي ورته وي انما نحن فتنه يقينا منكم امتحان فلا تكفر نتكافر کیګم مکو دا کار کو پر دی ګوره داس دنه کوي نو دوی خلکو ته سحر خولو بیا وته ویز دی نه کوي الکا داس چل ما ته خبر ته وکی دی د دې مثال داسې مثال ونی بیا تاسو ته پوه شئ دی به څنګه سحر خول دی به فرق ته معجزه او د سحر خول لکه ته چاته وای چې ولکه شربت سده شربت او نبیز دا بیا شی د کجوري او بوته ور واچوا او دا شانتی بیا سحر کې اوس کنه دا خشه خو یو خبره بکی ګوره شراب نه بزان ساتي نو هغه وی شراب څه شي هغه ته ته وای چې ګوره دا او بوته چې د کجوري واچولې او دا د اوې شول او دی یوې سزا ګورځولو نو دا بیا شراب شي د ورته د دې لپاره وای چې مطلب دا دی چې ګنې دا کار دغه کارونه کې دا نقصان دي دلته یو رامي سړی یغه وای دا خو مې شراب جوړول چل تکو پوه شوې نو هغه لاړ شي هلته د دې لکه فقها چې کله مسله بیانې د شراب تعریف کی کنه دغه شانت به دوی د سحر دا تعریف کو چې سحر دی ته وای معجزه دی ته وای هلته به سړی وي چې راشه دی کنه که شیخ منتق پوه شوې نو دا او ته به وی دا کار مکوې دا کفر دی حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون نو دوی بس د کول منهما د دی هاروت او ماروت نا ما یفرقون به هغه چې دوی به جدای راوست پاغه سره بین المرء و زوجه فما بین د سړی او د خزې داغه کې څنګه دوی به نور څه نه زده کول دوی به نه اک شی را زده کو چې خزا او سړی په جدا کی دا خزا او سړی په یا تکمینا جدا کیږي چې کم سړی سحر زکه نو کافر نو چې کافر شو نو خزا جدا شو طلاق شو یا دا ده چې سحر به وکړو نو پاغي به خزو سره جدا کولو دا تاثیرات ثابت دي سحر نو دا به وما هم بضارین او نو دوی ضرر ورکون کی به په دې سحر سره من احد چاته الا باذن الله مگر په اذن د الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بل دا معنا خو برابر دا ولګی دا دا یو معنا شو دویمه معنی دا ده چې نه دا سړی و سړی اوس راځي سړو ته ځو نو سړی څنګه و ما انزل د انزال مختلفه معنی مې راته کړې وي ضروري نه چې خامخا د اسمان نه نازلې دي و ما انزل و ما الهما او سمانه شو وما الهما وما علما هغه چې خودل شوی او پټ علی الملکین الی الملکین هغه دوو ملائکه ته بیا څنګه ملائک شو فرشتي خو نشوي ولک وایدا ملکین فرشتي ندی دا اصل کې پدیده کې بل روایت ته بل قرات ته قرات دارا دی علی الملکین علی الملکین نو چې ملکین چې ملک څه ته وای ملک ته وای باچا تم وای د کلی ملک تم وای نو دا دو ملکین دو ملکانانو ښا پوه شو کنه دو ملکانانو نو ملکین وته دې ټول وی وای دي ته ملکین مجازن ویل کیږي څور ته ویل کیږي مجازن ورته ملک وای کله کله یو سړی ډیر خېستای یا ډیر صفائی کوي یا ډیر عبادت کوي خلک وای پلانې فرشتہ ده خبر اوس دې کنه لکه یوسف علی السلام خو ار چاته معلومو چې دا غلام دی غلام کړو دی کنه غلام خلو خود کنعان دی اول تن خلق راوسته دې خرڅ کړی دی خو هغه زنانه چې کله هغه داغه باندې نظر لګیدو نو داغه ډیر حسن د وجنې سو وی ما هاذا بشرا ان هاذا الا ملک کریم دا خو ملک ته فرشته د خدای مندګانو دا سوای دغه شانت دا دوه سړي چې وو نو دوی دا ساحران د خپل سحر د پاره سکار کوي ډیر زیات ریاضت کوي او چلی پخای نو خلکو چې بل دوی دي اعمال ته کتل فرشتي دي فرشتي خبر اورته دي کنه نو دا په دې معنی سره مراد ده ها و ما انزل علی الملکین او هغه چې خود لري شی او دوه سړو ته به بابل فبابل خار کې هاروت چې یو هاروت و ماروت او بل ماروت دا دو سړیو پریک دغه بل دغه روایت په ثابت ته اتقوا الدنيا فانها لاسخر من هاروت و ماروت ابن عباس وی رجلان ساحران کافران دو سړیو سا جادوګرو کافرو پوښی خا اوس رازا وما يعلمان نبخودل دې دواړو من احد هیڅ چاته حتا یقولا حتا چې ورته به وی دې دواړو انما نحن فتنه فلا تکفر ندی اوس سمانه شونه دی ولې خلکو ته نه خودلو بیا چې ورته وي چې مونږ فتنه یو فتنه دې کې دی معنی کوي وای انما نحن مفتونون فتنه معنی ته په جن په دویشت معنی سره په قران کې فتنه راغله ده ها نو دې دا کې معنی ده انما نحن مفتونون مونږ ازمایلی شوی ازمایلی شوی ادا ته کله جد دغه ته لار څه کنه دمګری تا نو دمګری ته ما تعویز دغه شوی ده خدا تجربه شوی ده خلکو ته تاسو کا فلا تکفر فلا تنکر تأثیره د دې د تاثیر نه انکار مه کوه دا مونږ تجربه کړی دی ښه تجربه کړی شوی دی راسره داسې نه ده یا انما نحن فتنتن خلق به بعضی وخت خبرې کولې نو دا دی جادو کوي دا کفر دی نو دوی دا وای استفهام دلته مقدر دی ا انما نحن فتنتن ولې مونږ فتنه یوسو فلا تکفر نو بیا کفر مکوا بیا مونږ تراخوشي می چې ضرورت هم شي پوه شئ کنه دام کله کله د باري سړی کاری کنه هغه داسې کوي نو دا کار به کو فیتعلمون منهما نو د کول به د خلق منهما د دې دواړو نه ما یفرقون به بین المرء و زوجه اخو برابر دا دو ترجمه ذکر کنه دریمه ترجمه پکې دا ټول دا خو عطف په هغه ما باندې وتبعو ما دی تابع شیو د هغه چې شیطانانو بلستل وتبعو ما انزل علی الملکین او دی تابع شیو د هغه چې دوه ملائکو ته یا دوه سړو ته ورکړی شیو صحیح شو کنه نو دا شو دلته کې قرطبی او بل توجیه کړی دی وای دا ما نافیه ده او دا ډیره خده و نغه معنا کوي وما انزل على الملكين او نو نازل شوی په دوو ملائکه باندې به بابل هو بابل خار کې هاروت او ماروت يهود بوي بابل خار کې هاروت او ماروت راغلیو دو فرشتي وي او هغه سحر راوړ او پلانې او نو نازل شوی نو نازل شوی پوه شو کنه دویم قسم سحر شو د هاروت او ماروت نو دوی به زده کولو د دې دواړو سحرونو نه ما هغه یفرقون به چې جدایي به راوسته په هغې سره بین المرء په مابین د سړي کې و زوجي په مابین د خاوند د هغې کې وما هم بضارین او نوی دوی ضرر ورکوونکي به په دې جادو سره من احد هیڅ چاته الا باذن الله مگر په اجازه د الله مگر په تقدیر د الله الله تعالی ورته لار پرې خو اسباب ورته دغه کی موانع وته ختم کی پلار کی پاټک ختم شي ځکه وا دي ته اذن الله وې دا نه چې الله پاک ته امر کړو چې کوي دا سره ته اذن معنا امر نه کیه دا الله یا اجازه تشریعي چرته نه چې الله اجازه ورکړو چې اجازه ورکړو بیا خو نه کافر کیږي نه دا خبره نه ويتعلمون او دوی به زده کول ما هغه څه هر یضرهم چې دوی ته به ګټ تاوان ورکو ولا ينفعهم ګټ به نه ورکولا بی فائدې علوم پس خلق اون خلی کنا دې ځای کې بیا شاب نزی سے بوئی د علمونو کې نقصانات تدری وجه ناراضي یا واغی چې مفاسد په نقصانات باندې غالب شي مفاسد په نقصانات وی لکه علم د فلسفي یا علم د فلسفي یو هغه یې چې په هغه کې دقت او باریکي دومره زیاته شي چې خلک د هغې دقت ته نشي رسېدی نو هغه علم حاصلول هم حرام دي لکه مشاجرات د صحابو دي ته په هغې کې ونښلې چې ښه ورېږه علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه ونښلې ونښلې اخري کې لکه د مودودي پکې یو طرف ته اعتراض وکړي مه کوه بس دا علم حرام دی صحیح شو دریم قسم علم وی هغه حرام نه چې ما مخالف وي د آسماني شریعت سره نو دا قسم علمونه بیا څه کیدا دلته کې د دې د حرمت وجه سو ویل چې ما یضرهم ولا ينفعهم مصالح د مفاسد نه کم دي او په دې دا علم دوی حاصلې ښا ولقد علموا او یقینا دوی پویدل لمن اشتراه چې خامخاسو غوره کی دغه سحر نو ماله نشته د غلره فل اخرت په اخرت کې من خلاق صبرخه ولا بئس ما شرو به او خامخا بد د هغه شی چې دوی خرج کړي په هغه باندې انفسهم ځانونه خپل یعنی دا څه پس ور خوشی دي کنه ځان پکې خرج کړي دی مطلب دا دی چې مکمل ځان پکې لیونه کړي دی دا ځکه لو کانوا یعلمون کاش کی دوی پویدلی یا لو کانو یعلمون ما فعلوا ذلک که دوی پویدلی نو دا کار به نو کړی دا کار به نو کړی خو دوی نه پویږي نو دا خو اهلی کتاب دی ونه نه پويږي لیکن دا خبره ده چې دا ناظم دې مندر د جاهل باندې مولا د قومي ته جوړ شوی دی ولو انهم امنو الله وی وکدا صحه پرې شوی ادي داغي بدل کې دا کار کړی ولو انهم امنو که چرته دوی ایمان راوړې په کتاب د الله باندې واتقوا او ځان بچ کړي وي د سحرنا د شرکیات او سحریات نه ځان بچ کړي وي او د الله کتاب داغه په بدل کې منلې وي لمثوبه من عند الله خير لاصيبوا من عند الله دا جمله اسمه قائمه په مقام د جملې فعلی باندې لاصيب من عند الله نو خامخا ثواب باور کړی شوی دوی تر طرف د الله نه خیرونه وغه بهترو لو کانو یعلمون که چرته دوی پویدل لا امنو واتقوا دوی به ایمان راوړې وي په کتاب باندې او ځان به بچ کړې وي د سحر نه یا ایه الذین آمنو لا تقولوا راعنا یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو دا اوس یو قاعده ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی حق رسول دی نو اوس د يهودو یو یو ګستاخی د پرشان د رسالت کې نو پاغي باندې رد کړي د پاره د دفاع د رسالت باب د دفاع د رسالت روان نه کنه نو اوس یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو لا تقولوا موای تاسو راعنا لفظ دراعنا وقولوا وای انظرنا انظرنا مونږ ته نظر وکا یا مونږ ته انتظار وکا واسمعوا او اوري په خبره د پیغمبر وللکافرین عذاب علیم او د پاره د کافرانو عذاب دردون کده اوس قاعده دا شو یا ایه الذین آمنو سره ذکر کړه یا ایه الذین آمنو قران کې 90 پیری راغلی سو پیری 90 پیری 43 پیری امرن راغلی دی 28 پیری نهیان راغلی دی او باقی اخبارات دي ها او دا ټول چې راجمه کینو هغه اخبارات هم یا امر دی یا نهی ده یا ایها الذین آمنو چې راشي ابن مسعود سے ته چاوي ماته نصیحت وکا هغه وی خ نصیحت دار چې قران کې یا ایها الذین آمنو واور کنا نو فورا وته متوجه شه چې التکم امرو نو هغه معنا چې کما نهي ودا غي نزان بچ کوا دغه څه شی دی وی دغه چې کوم دا نصیحت دی او دا چې ته پاسې کنا او یا ایها الذین آمنو قران کې سمره دی تو باب قائم کا کتاب لکھا پہلا رسالہ پہ لکھے شیخا کتاب شعب الايمان فی القرآن شعب الايمان خود هغه لیکل به حقی لیکل دی خو په حدیثو کې لیکل دی ته شعب الايمان لیکا پس کې په قرآن کې نو قرآن کې څومره یا ایه الذین آمنو راغلی دی دا غي نه پس کم اعمال کول دی یا نه کول دی بس دا ټول شعب الایمان دي خبر اوس دي کنه امنو راغل کنه دا شعب الایمان دي دا ولیکا چې څومره جوړ شو کنه نو بس رساله باندې په جوړ شي او حق کولې وسره مطلب یو یو د مفسر قول لا واخله چرته چرته سره یو مناسب حدیث را واخله نو بس کتاب دی ولیک مصنف دا آسان کار دی قران چې وای سره نه جوړي مصنف دا نه جوړي مقرر دا نه جوړي خطیب دا نه جوړي سچ وای عمل با عمل دا نه جوړي مخلص دا نه جوړي دا ټول کوي لا تقولوا راعنا اوس قاعده دا ده وی چې موای لفظ دراعنا راعنا لفظ دس شي اولی موای هلکا دا لفظ دراعنا چې کنه دا يهودو بویل يهودو په نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې بناستو منافقان نو چې نبی صلی الله علیه وسلم په تقریر کول نو بیا راعنا راعنا معنی دا د موږ خیال وساته راعنا مراعات خو پیژنې کنه خیال ساتل رعایت کول زموږ خیال ساتل زموږ رعایت کوو کنه موږ پوهه دا مطلب دی خودی رضی الله عنه بلته کې اشباع کوله بیا پټاونته وی راعینا او زمون شپون کیا پوښ کنه ته زمون شپونی تلا پیغمبر نعوذ بالله من ذلک دا یو قسم اعتراض دی کول دا دغه دی کول رامی توپ دی کول یا بعض وی چې راعینا د دې لپاره وی چې راعینا اے زمون اسم فاعل سی غره اے زمون حفاظت کون کیا دا د دې لپاره وی کنه دی خدا نه غواړي چې دا زموږ حفاظت کوي یا څه کوي خو چې دی مسلمانانو کې دا ناره پیدا شي مسلمانانو په شرک کې مبتلا شي په سې په شرک کې به مبتلا شي دریم دا دی وای چې راعنا باب مفاعلی سی غدا نو راعنا ته زمون خیال ساته ځکه مون ستاډیر خیال ساتلې پیغمبر باندې احسان اړول پوښتنه او بعضی پکې وایي چې نه دا غد مصر نه دی یو ټکی راوړیو امن را امن را چې وو دا دوی دی نور ته وی دا دوی لوی معبود په مصر کې بیا چې بل دی نور سور له چا په سر باندې راغې نو دوی به وی چې یاره دا سړی سده دا سړی خو مونږ کې بادشاہ کیږي نو هغه ته بیا سوی هغه ته بیا دغه وی هغه ته بیا فرع فرعا به وته وی فرعا ایدا بیا فرعون شو بهرحال دا یو وګد غون ته کې قصه دوی جوړه کړی دا خو بهرحال داسې الفاظ مبهمه استعمال اول چې هغه الفاظ مبهمه په معنی ته نه پويږي او دا غینا بد دغه دن تکرار دن نکیږي بس دا ټول په بارا کې غم منه چې داسې الفاظ مو وایي چې هغه دغه متشابه الفاظ په معنی ته نه پويږي په تعویذونو کې داسې الفاظ ملیکا چې دا غي په معنا باندې ته نه پويږي په دم کې داسې الفاظ مو مو آیا واستنه مار دم شروع کوي وی جوګي نه وی جوګي ها ها اندی کا او تعویذ جوګي دا اوس څه شو په دې معنی ته پويږي داسې قسمه الفاظ منه دي په شریعت کې داسې دي دا دغه دي دا منتر منتر دا ټول باندې کړ لا تقول راعنا کې دا ټول لار ها وقولوا وای تاسو انظرنا مونږ ته انتظار وکیا مونږ ته نظر وکا دا لفظ صفاله پته لګي دې کې څوک آرامي توپ نشي کولی واسمعو او غوږ کېږدئ خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه خبره اورئ په هغې عمل کوئ واقبلو هغه قبلوئ وللکافرین او د پاره د کافرو څوک چې راعنا وایي څوک چې د رسول الله خبره نه مني عذاب علیم عذاب دردونکی دی ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب دا اوس وای چې لفظ دراعنا مو وایي لفظ دراعنا ولې مو وایي ځکه چې اهلی کتاب دا لفظ راایسته دی اهلی کتاب تاسو سره سمینه نه کوي خبر اور سره کنه لکه نن سبا چاته وای چې لکه پولیو مې استعماله وا ولې مې استعماله وا لکه دا برتانی را لګل دا تاسو سره کومه مینه لري پوه شو کنه هغه تاسو سره کومه مینه لري دا شی به تاسو نقصان در کوي خامخا د رب د طرف نه چې د خیر کوم خبره ای کنه هغه دوی نه خوخی د دوی تاسو د دین او د قانون سره مینه نشته دی نو تاسو دغه مکوئ والله یختص برحمته الله تعالی خاص کوي پر رحمت خپل سره منغه سوک یشاء چې رضا یوشي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند لوی فضل دی الله په تاسو فضل کړی دی نو تاسو علی کتاب په څه روان یې چې اهل کتاب راعنا وي تم وا چې راعنا نن تا ته وي او ته چې پین شټ استعمالې کنه تا چې ګیره خروي د اهل کتابو پتا د الله لوی فضل ته په سشته دي ته چې داغه وضعي قوانين په خپل ملک کې نافذ کې خدای دې غر کنه پتا خو الله لوی فضل کړ دې قران دې درکړ دې نو قران ولې نه نافذ کې لا ټول پکې راځي ښا دا ټول پکې راځي دا داسې دغه وته کوي ته دا غیر راعنا ولې وای تا باندې الله پاک لوی فضل کړي پاغه باندې دغه فضل نشته او هغه په دې فضل کې له تاسو سره بغض ساتي بغض د سره ساتي ښا کالی کتاب دې کې مشرکین دي مشرکین کله د علی کتاب لپاره عکس تفسیر باندې وای ځکه علی کتاب او مشرکین مشرکین په علی کتاب کې وو او بعد دی وای چې نه دا علی کتاب ځان ته مخلوق ته مشرکین او خلک چې ته کتاب نه وراغلی هغه مراد دي خو په دواړو باندې اطلاق کیږي سورته ال عمران کې سورته یوسف کې براش ان شاء الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير دا دوی بل اعتراض دی بل اعتراض دا دی مونږ ته رسول نه منو ولې نه منو وجه وای دادا کنه څلورم اعتراض دا شو وجه دادا چې تنن یو خبر او کې سبا وایغه بس ختم شو نو دا خو ته په خپل دین کې متردد دی خوښ الله وی وکم عقلو دا د تردد علامت نه ده خو نسخه ده خو د حکیم په کلام کې وی دا د هغه ذات په کلام کې وی چې کم قادر وی کم مالک وی هغه خو هر کله نه یو امر کوي سبب بل امر کوي هغه د هغه د اختیار کامل علامه ده نه دا د دین کې تردد علامه ده ما ننسخ من آیت هغه چې موږ منسوخ کو کم آیت او ننسها یا هیرو د تانا نأت بخیر منها نو موږ راوړو بهتر دا غینا او مثلها یا داغي غوندي داغي غوندي یا داغي نه بهتري نسخه په قران کریم کې په پینزو مانو تقریبا ناغلی دا نسخه په معنی د لیکلو سره راځي ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نكتب صحیح شو نس تکلف معنی ده تبديل آیت بآیت سر راضی و اذا بدلنا آیت مکان آیت یو آیات لری چې داغه فضای بل کی دي کله نسخه په معنی ده زایل کول سره ختمول سره راضی خو چې فینسخ الله ما یلقی الشیطان الله د شیطان هغه وسوسه ختمه کی اثر لري په هیڅ کنه کله په معنا د محو محو الاثر سره دغه راغی خو شو نه دغه معنی قران کریم کې د نسخ راځي اوس دغه خو نسخ شوا نن سها یا مون د تانه سکو هیروي انسان دلته کې معنی کوم دا نسیان نوې ماخوذ دی دا روایت ته قتاده نه راغلی دی نو په دې معنی باندې اول تاسو معنی وکړئ مانن سخ هغه چې مونږه بدلو منسوخ کوو من آیت یو آیت او ننسها یا مون هیرو د تانا ننسکا هار اصل کې مونږه هیرو د تانا بی بدلا بی بدل درنه هیرو نأتي بخير منها نو مونږ راوړو بهتره دار نأتي بخير منها د ننسخ سره ولګي دا بل خو به بدل یو شو هغه چې کم بدل راځي هغه بسنګي نأتي بخير منها نو یاد دینه غوري او مثلها یا د دی غوندی وی د دی غوندی شی بیا ولې غبل منسوخ شو نه په ثواب کې خو د دې غوندې وي خو په مصلحت او فایده کې د هغې نه بیا غوره وي الله پاک ځکه چې غوره رالیږي نو دا شو یو معنی دا شو دویم معنی راشه ما ننسخ من آیتن ننسها انصار ربی او عبید ابن عمیر وی دا په معنی د رفع سره په معنی د رفع سره انصار نو ما ننسخ من آیت هغه چې مونږ منسوخ کو کم آیت او ننسها یا مونږ ستل کو او ننسها یا مونږ پورته کو پوښوي پورته کو وی لری کو مکمل ختم کو نو مطلب ننسخ من آیت معنی دا شوا چې حکم منسوخ کو او ننسها یا لفظ او حکم دواړه منسوخ لفظ او حکم څه کو دواړه منځکه نسخ په درې قسم راځي لفظ منسوخ شي حکم منسوخ شي حکم او لفظ دواړه منسوخ شي کله داسې نه ښه سورته احزاب سورته بقره امرو اوس ټول ختم شي هغه لفظ او حکم دواړه منسوخ شي وي او سور بعد چې کوم دنه لفظ منسوخ وي حکم نه وي منسوخ لفظ منسوخ ته لکه از الشيخ والشيخه اذا زنايا فرجموهما نکالا من الله او کله حکم منسوخ وي خو لفظ نه منسوخ شوی لفظ وي لکه فاعفو واصفحو تاسو عفو کوي درگذر کوي نو هغه خو په هغه ټیم کې وي اوس هم ته وي تور راواخله دا سټ وه خو لیکن لفظ نه منسوخ حکم یې څه شوی منسوخ شوی دی هغه راشي اوس د مخ کې را روان دي صحیح شو کنه دریم قسم دا دی ما ننسخ من دریم معنا ابن عباس ته ابن نقل دا هغه وای انسا په معنا د ترک سره دی ما ننسخ من آیت هغه چې موږ منسوخ کو یو آیت او ننسها او ننسها او نترکها یې موږ پرېږدو په خپل حال نه منسوخ کو نو چې کم منسوخ کړو نعت بخیر منها او مثلها مونږ داغي بدل کې بهتر راوړو یا داغي غوندې راوړو صحیح شو څلورمه معنا د ابن زید نه نقل ده هغه وایي نه انسا په معنا د تاخیر سره راځي ما ننسخ من آیت نو هغه چې موږ منسوخ کو یو آیت په الحال او ننسها یا موږ رستو کو د دې دا منسوخ کول رستوي کو نأت بخیر منها نو موږ راوړو بهتر داغې نه او مثلها یا په مثل داغې دا خو هغه تق دغه په کنا بیا په نسخه کې ما تاسو ته ویلو چې یو تقید المطلق دی تقید المطلق او یا تخصیص العام او یا تعمیم الخاص او دا څه نه دي نو په دغه معنی سره چې یو مطلق لفظ هغه مقید شو نو دا متقدمین دي تم نسخه وي نو چې هغه ته نسخه وي هغه 15 آیاتونه سمني منسوخ مني موږ وایو نه نه داسي بلکې دا یو حکم ختمول پوه شو کنه حکم د یو څیز ختمول په ورستنی سره پوه شو کنه ورستو بل حکم راغې مخکنه بل حکم په منسوخ شو نو دغه تناس خویل کیږي په دې سره بیا تقریبا 15 شایتونه دی منسوخ خود منسوخ دا مطلب نه چې کله دا ختم دي نه دا غي یو معنی بیا هم برقرار وي په دې وجه باندې موږ وایو چې لا نسخ فی القرآن لا نسخ فی القرآن دا مطلب نه چې قرآن بالکل پکې دا خو بیا غلطه خبره شو قرآن وایي منسوخ کیږي نه لا نسخ فی القران مطلب دا دی چې آیات خامخا په یو معنی باندې فائدہ ورکړي صرف عبادت نه دی عبادت نه غیر بل څه فائدہ هم وی ښا خو جواب وشو اهلی کتاب ته جواب وشو اهلی کتاب وسوي اهلی کتاب وی چې یاره ته نن یو خبره کې سبا بل کې نو الله ورته وی دا خو زه منسوخ کوم نن یو آیات سبا بل آیات پوښوي دا خو ذکر داغي بدل کې بهتر راوړي نو دوی وی چې دا نه دا منسوخ کول دا خود علامه د کمزوري ده الله جواب ورکړه لم تعلم آیات نه پويږي ان الله على كل شيء قدير چې یقینا په الله تعالی پاره یو څه باندې قدرت لرونکي دی نه دا الله تعالی د قدرت علامه ده قادر ذات خپل اختیارات دي کنن یو خبره کوي سبا بل کوي څوک ورته سن شي ویلې خو چې کمزور سړی کنه هغه چې یو خبره وکړي چې بل ورځ هغه بدلی خلک وته تا خو بل ورځ دا وي پوه شو کنه الله وی دا زما د قدرت علامه ده چې نس خرا ولم دا تاسو کوي علم تعلم آیات نه پويږي ان الله له ملک السماوات والارض بل وای چې ګوره نسخه چې زرا ولم دا زما د حکومت علامه را ز بادشاہ يم ز ملک يم ز حاکم ما د حاکم کار وي نن به یو خبره کوي سبا به د هغې بدل کې بله وکړي د وخت او د حالاتو دغه ته ګوري د هغې مطابق فیصلې بدلوي را بدلوي دا خو نه چې ته حاکم څوک نشي رانیولی الم تعالی ما ته نه پوهېږي ان الله چې یقینا الله تعالی له ملک السماوات والارض خاص هغه لره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکو ده وما لکم من دون الله او نشته ستاسو لپاره غیر د الله نه من ولی څوک محافظ ولا نصیر او نه څوک مددګار پوه شوې د الله نه غیر تاسو کې حفاظت او مدد نشي کولای که ته دا نفس نه انکار کوي الله وې دې بری برابر او درګه دا شو تر دې پورې دا سلور اعتراضات تاسو به پوه شئ کنه موږ ستانه رسول رسالت ځکه نه منو جبرئیل له ترای زموږ دشمن نه موږ ستاره رسالت ځکه نه منو ته سحر نه انکار کوي سليمان عليه السلام ساحر نعوذ بالله مونږ ستا رسالت ځکه نه منو تر سحر نه انکار کې او سحر خو فرشتو راوړو مونږ ستا رسالت ځکه نه منو چې ته چې کوم دنه یو خبره کې سبا بل کې صحیح شو دا سلو اعتراضات مینس کې ته قاعده ذکر کړه اوس زواجر شروع شو زجرونه ولکه داخله رسالت نه مني دوی کې د دوی خو ځان ته وګوري چوټي مو بڑی بات پوه شو کنه دوی کړي سړي ضرورت پورې دوی عمل سره زجرونه شکنی اوسخه صحیح شو ام تريدون آیا تاسو اراده لرئ ان تسالو رسولکم چې تاسو پوښتنه وکړئ د دې رسول خپلنا دا څوک چې د اجازه جر چا سره بعد اجازه جر مؤمنانو ته دی ځکه دا رسول د مؤمنانو هغه ته وایي چې تاسو اراده مکوئ دا د سوالات مکوئ دا اعتراضات مکوئ پر رسول باندې او بعض وی چې نه دا خطاب يهود ته دی ځکه د يهود چې څنګه هغه رسول موسی عليه السلام رسول داسې محمد رسول الله دا الله تعالی رسول دا هم په دوی باندې لازم او شرط رسالت مني نو رسولکم خطاب چې کوم دی ان تسالو خطاب چې کوم دی نو دا څه چاته دی دا يهودو ته دی ښا او يهودو سره بیا په اعتبار د ربط سره برابر راځي ام تريدون آیات اوس په دې باندې بیا سوال راځي چې نه يهودو خود سوالات کړی دي اراده فقط نه کړی بلکې اعتراضات کړی دي نو جواب دا غي دا چې اراده حرامه دا وته اراده خی کنه چې اراده حرام نه دا کړي خو چې دا خو غټ کفر دی راغی پوه شو کنه دا خو غټ نه روا کړي فقط اراده کول د دین روا وو ام تريدون آیا تاسو غواړی ان تسالو رسولکم چې تاسو اعتراضات کوي پر رسول خپل باندې کما سئل موسی لکه څنګه چې اعتراضات کړی شو په موسی علی السلام باندې من قبل مخکر دینا ومن يتبدل الكفر بالايمان هغه څوک چې بدل کې واخلي کفر ها هغه څوک چې بدل کې واخلي کفر بالايمان غره کې کفر په ایمان باندې دا کې تبدل معنی د اختیار سره استحباب سره دی هغه څوک چې غوړه کې کفر بل ایمان په ایمان باندې فقد ضل سواء السبيل نو یقینا دې گمراه شو د لارې حق نه د لارې برابر نه د برابر لار نه دا سړی گمراه دی ښا نو دا یو دغه شو چې ولکه دوی خو په پیغمبر باندې اعتراضات کوي دا خلک لا څنګه د رسالت نه انکار کوي دوی می تر دغه وګوره دوی می زجر وګوره ود کثیر من اهل الكتاب او دې کې مؤمنانو ته دغه دی خطاب دی مؤمنانو ته وایي چې ولکه د يهودو د ملګرتیا نه ځان ساتي ولی ود کثیر خوخی ډیر من اهل الكتاب د کتابیانو نه لو يردونکم چې واپس کی تاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان راوړو تاسو نه د تا مرتد کی د مرتد کولو کوشش کوي چرته می واپس کوي او چرته می واپس کوي خپل دین ته می اړي وای نه نه خپل دین سره کار نشته د کفارن چې واپس کی تاسو کافرانو که هر دین ته لاړې یې خو لیکن دی وای چې بس د دغه دین نه راوړو اوس موږ ګورئ کنه تاسو د يهودو اراميانو دا کار دی خلک د خپل دین نه اړي نور کې ارخوا واړولو خپل دین ته نه اړي چې د يهودیت ته بوزي يهودیت ته نه بوزي سیکولر کوي دا سیکولرزم چا راځي دا خو دوی راځي دا خو دوی دین نه دی خو لیکن دوی وای چې بس خلک د دین نه واوړي چې ارخوا ته واوړي کفارن بس چې کافر شي حسدا من عند انفسهم اوس چا به وی چې دوی به خلک د خپل دین نه زکه اړي د د لکه چې خلک کم په کم دین دی بل دین نه چې دوی ته صرف د خپل دین حق ښکاری الله وی نه نه دا د دی وجه نه کوي حسدا د وجه د حسد نه کوي دا حسد د سره وجه نه کوي چې تورات کې انجیل کې دوی سو لیدلی دی وینا نه من عند انفسهم دا د دوی د خپل ځان نه دی خدا حسد د خپل ځان نه کوي نو دوی ته پته نه کړ دوی به حق نه پیژني که حق او پیژن بیا به حسد پریږدي الله وای نه من بعد ما تبین لهم الحق پس داغه نه دوی ته حق خخ کارا شوی دی پس داغه نه دارامیان بیا هم خلک اړي خنو موږ څه چلو کو وای په دې دا کې تاسو پنځه کارونه کوي چې کله يهود دا پروګرام شروع کړي ته پنځو کارون ته زور ورکا فعفو یو دا کار کوي چې بخنه کوي پوه شو کنه پزړه کې څوک پزړه کې د دوی نه تیر شه عفو او تیرېدل تا پزړه کې ته تیر شه د دوی دوستانه مکوا واصفحو عملا د دوی سره ناس ته پاسته اٹھنا بیٹنا پرې د گمراه کې دی ګوره ها پوه شو دریم نمبر فعفو واصفحو صحیح شو عفو او کوي درگذر کوي صحیح شو کنه په خلی باندې او وصفحو په عمل کې چې کوم دی نو سو کوي په عمل کې د دې سره جګړه مکوي لانجه مکوي په حال تر سو پورې حتا یاتی الله بامره حتا چې الله تعالی خپل امر راولي امر سو امر الله ګل مفسرین وی القتال چې قتال راغی کنه عفو او صفحه ختم شو نو دغه متقدمین علما وای وای فعف واسفحوا منسوخ ته سره منسوخ ته اوس نشته دی دیو چې جلالین چرته مرورتی وای نو صحت به آیت السیف بس دا د توري په آیات باندې منسوخ شوی دی مونږ وایو چې نه دی غایه معلومه ده حتا یاتی الله بامر چې د کم چیز غایه معلومه هغه ته منسوخ نه ویل کیږي دا عفو او صفح و تر هغه وخت پورې چې تاسو پورې د الله امر نو راغلی او یا دا معنی ده چې دو مقام دی یو مقام د دعوت دی یو مقام د جهاد دی په مقام د دعوت کې څه کوا عفو او صفح کوا خو چې کله د تور راواغسته کنه بیا بنیاد وباس پوه شو نو دغه شو حتا یاتی الله بامر حتا چې راشي الله تعالی په امر خپل سره هغه امر سو قتال ان الله یا امر باز وی حتا یاتی الله بامر دی الله امر دار چې دی ته مسلمانان کی د دې تاسو کې مسلمانان کې بیا سره تعلق ساته بیا سره روغ جوړ ساته ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی پر یو څه باندې قدرت لرون کړي بل په داسې وخت کې دوه کارونه خدغه شو یو فاف یو وصفحو بل کار کوا واقیم الصلاه پابندی د مونږ کوي پابندی د مونږ سره پر استقامت لپاره چې ولکه داخله تیر دین نه وانړی ښا دې ته خیال وکا واتو الزکات بل سکار کوي زکات ور کوي دې لپاره چې مال ورکې کړه نو دا خلکو په مینس کې به الفت او محبت موجودی بل دای د تم کله کله مال ورکې نو ځان به شر نه خلاصې پوه شو کنه دا بکیږي و ما تقدموا لانفسکم دریم کار پنځه شو خلاص دوا هغه شو درې دا شو و ما تقدموا تاسو وړاندې کوي لانفسکم د خپل ځانونو لپاره من خیرن د کم خیر کار د کم خیر کار ته ځان لپاره مخ کې لیږي ما تقدمو لانفسکم من خیر د خیر کم کار دان د پاره مخ کې لیږي هغه سوي ار عمل چی وی خو لانفسکم اووی چې دای چې ځان د پاره نیابتن نه دی ښا د بل چا د پاره حج نه تل چې روپۍ درکړي چې ورشه مال حج وکړه بیا خو ځان د پاره نه شو بیا خو داغه د پاره شو نه لانفسکم چې کم کار دي ځان د پاره من خیر بل داوی چې هغه خیر وي خیر سمانه نه خیر معنی دار چې موافق وي د شر سره دا سې نه چې د ځان نه د ثواب کار را استل چې بل دې کې ثواب ده نه نه نه من خیرن وي د الله تر طرف نه ذالک خیر و احسن تاویلا الته د خیر اطلاق په قران سنت باندې راغلي تجدو عند الله تجدو ثوابه نو او به مې تاسو ثواب داغه عند الله پر د الله باندې د الله په دربار کې به داغه ثواب درته ملاوي نو دا پنځه کارونه شو په دغه وخت کې چې دوی دا کارونه کوي ته دا کاوه ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی په هغه سمان تاسو عمل کوي بصیر لیدون کړي الله دې ویني ته دا مو آیت یې زما دا عمل چرته ورک نشي الله تعالی ویني وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا ونصارى دو اعتراض دغه شو دو زجرونه ورکړي شو یو دوی ګوره په پیغمبرانو اعتراضات د دوی دا کار دی دویم کار دا دی چې دوی د خلکو د مرتد کولو د کافر کولو ډیر سخت شوقیان دي دویم کار دوی دا کوي نو دریم کار یو ګوره دریم کار تعصب قومي دی خا تعصب دینی دوی وای بس دا حق صرف په منکر منحصر دی بل څوک په جنت تنظیم مونږ وقالو وای دوی لن يدخل الجنه هرگز به داخل نشي جنت ته الا من مگر او سو کان هودن چې يهودي وي او نصارا یا نصرانا نصاراوي يهوديان وي یا نصاراوي بس هغه خلک په جنت ته ځي ابل څوک به وي نزي ها اوس دلته سوال دی سوال دا دی چې دلته کې وي يهوديان او نصارا دواړه وي چې يهوديان او نصارا په جنت ته ځي روستو راځي يهوديان وای نصارا په ایشین نه پیږي او نه پس دین باندې دي او نصارا وای يهوديان پسند دي عدل تک دواړه په اتفاق سره وای جنت ته بلا دواړه داخليږي نو ته ته وای نه دي په معانیو کې په علم معانی کې دي ته جمع او تقسیم وای دا اصل کې دا سره وقالو یو یو راخره او جدا جدا کا وای دا يهوديان لن يدخل الجنه الا من كان هودا نه داخليږي جنت ته مگر يهوديان وقالت النصارى وای نصارا لن يدخل الجنه الا من كان نصارا نه به داخلي کی جنت ته مگر هغه څوک چې نصارا وي جدا جدا دي ښا تلک امانی یهم الله وای دا بی دلیل خبرې د دوی دي بی دلیل خبرې د ځان نشوروي بس جنت ته بزم جنت ته بزم امانی جمع د امنیتون نه پرون مې ته ویلو ما یتمناه النفس زړی غواړي خو اسی بی دلیل پوه شوې قل ورته ووایه هاتو برهانکم راوړئ هغه دلیل قطعي خپل په جنت ته تلو باندې ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتون یئ په دې خپله خبره کې کوم ځای تورات کې راغلي دي انجیل کې راغلي دي کوم ځای راغلي چې جنت ته به تاسو داخلېږئ زه ماته وښیه که نه نشته دی بلا الله وی بلا ولنا ولنا جنت ته داخليږي څوک په داخليږي قانون دی وره من اسلم وجهه لله من اخلص ذاته لله څوک چې خالص کی ذات خپل د پاره د الله من اسلم وجهه من اخلص دينه وجه اطلاقات قران کې په ډیرو معنی راځي یو معنی د دین دخه دلته کې تکوم من اخلص دینه څوک چې خالص کی دین خپل لله خاص الله تا قانون د ژوند د یو الله قانون اومني نو بس دک سړی د به جنت ته ځي او هو محسن او په داسې حال کې چې د احسان کوونکی وي څنګه احسان کوونکی ابن کثیر معنی کوي او هو محسن او په داسې حال کې چې د متبع د رسول وي نو توحید یو منو رسالت یو منو خو چې کنه اسلم وجهه لله توحید شو او هو محسن دای رسالت چې قران او سنت دواړه قانون ګرځول چې وی ګرځول فله اجره عند ربي نو در پارا اب مزدوری در پنځ در پر دربار رب د دکی ولا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدای غم جن کیږي جنت تبذی وقالت اليهود راشه بلې وګوره د خو چې مونږ به جنت ته ځو کنه جنت ته به څنګه لاړ شي دی وایي هغه په باطله دی هغه بل وایي دی په باطله دی د دوی دا حالت خو ته وګوره دا یې بل دغه چې دی لا رسول ته وایي مونږ تا نه منو زمونږ د جبریل سره دښمني ده جبریل سره ته دښمني کې ته خو راشه ستا حالت خو وګوره وقالت اليهود وایي یهودیان لیست النصارى على شیء ندی نصارا په هیڅ شي باندې دا په هیڅ شي مو نه خبر پوه شو کنه څه معنا علا شیء شیء نه مراد ده چې دین دی خره شی اطلاق خو ډیر راځي قران کې په ډیر سيزونو راغلی دی لیست النصارى علا شیء علا دین صحیح وای نه دي نصارا په دین صحیح باندې دا په صحیح دین نه دي وقالت النصارى النصارى را پاسی وای لیست اليهود نه دي يهوديان علا شیء په هیڅ دین باندې صحیح دین باندې نو دای په دوی وهم یتلون الکتاب او حال دا چې دواړه ډلې کتاب لولي نو چې دواړه ډلې کتاب لولي نو په انجیل کې دا راځي چې تورات حق دی په تورات کې دا راځي چې انجیل حق دی په خبره ورته دي او دوی سوي دوی وایي چې نه دا هغه کتاب صحیح نه دی او هغه وایي چې دغه کتاب صحیح نه دی په پارټو اعتراض بل پارټو باندې بس تقسیم شوی دی پارټي چې کوم دنه جوړه کړی دا هغه وایي دی په غلطه دی دی وایي دی په غلطه دی ته وګوره منشور ته وګوره منشور د دواړو سره دی منشور د دواړو خو صحیح دی هو ټیک تر روان کې نه دی خو لیکن دا خبره ده چې منشور د دواړو کتاب دی یو انجیل دی بل تورات دی انجیل تورات تصدیق کوي تورات ته انجیل تصدیق کوي خوش البته دوی ګناګار پسري دوی کافر پسري چې تورات والا تورات نه مني او انجیل والا انجیل نه مني لیکن دا چې دوی خو اعتراض چې کوي وای دا غیغه دین غلط خوش کنه هغه بل را پاس وی چې دیغه دین غلط ته کتاب غلط خوش کنه حالان چې کتاب د دواړو سره صحیح دی دا نن سبا فروعي اختلافات چې کله شروع شي کنه نو چې د هغه خبره م اوري نو اورېدو ته غوږ نه دی ولی وای نه نه دا خو پلان دی دا خو حنفي دی پوه شو کنه دا غبل وای دا خو سلفي دی سلفي وای دا حنفي دی ابل وای دا پنځپيري دی بل وای دا دیوبند دی بل وای دا بریلي دا خبره تتغوک کیدا چې دا خبره د کم ځای نه کوي خبره ورته دی کنه نو که چرته منشور دا قرآن او سنت شي ستا منشور قرآن او سنت شي نو دا رد کول دی بیا په یو بل باندې دا فضل خبر ورته دي کنه پاغه دین ولا رد مکوا ها کما خبره به دلیل او غلطه او سم رد کوکا خو لیکن دا خبره چې بیخی ترا پاس پاغه دین رد شروع کنا غلطه خبره ليست النصارى على شيء ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب او حال دا چې دواړه لولي کتاب چې پاغه کې حقانيت دواړه دي الله وی ولکه دا خو مليانو کنا خو د مولیانو نه امیان جوړ شوې د مولیانو نه جوړ شو امیان جوړ شو کذالک قال الذين دکرنګ وینا کړي وا خلقو لا يعلمون چې غي نه پويږي دا خو عالمان دي د دې بی علم خلقو غوندي خبرې شروع کړي مثل قولهم پشان ته د وینا د دوی اغوی د دوی غوندي وینا کولا چا د دوی غوندي وینا کولا د دوی نه مخکې خلک څوک وو هغه مکی والا خلک وو یادې مکی والا خلک وی چې دا مسلمانان په حق دین نه دي الله وی دغه شانت خلک یا دال چې د دین مخکې خلک هغه څوک وو هغه قوم عادیان سمودیان و غیره دا ټول چې تیر شوی دي هغه به داسې خبرې کولی خو هغه امیانو ادمولیان دي سره دې دې خبرې کوي فالله يحكم بينهم الله په فیصله کوي په میان د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما پاغه سره کانو فيه يختلفون چې دوی پاغه کې اختلاف کوونکی دوی پاغه کې اختلاف کو نو دوی په الله په فیصله کوي الله وي زبر ته وخم چې کم په حق او کم په حق او تا ته پته نه لګي په خبر اورسې دي کنه ته خو افغانستان حکومت کافر دی بل وای پاکستان حکومت کافر دی دواړه د خیره سره کافر دي پوه شو کنه هیڅ پروا به کې مکو ومن ازلم ممن منع مساجد الله راشه پینځم زجر ور کوي چې راشه دا خبره پرېګ دا د جمعاتونو قبضه ګوره د جمعاتونو قبضه یو بل د جمعات نه منې کوي ښا جمعات نه یو بل منې کوي دای پینځم زجر دی ومن ازلم سوق ته ډیر ظالم ممن دا غچانه منع مساجد الله چې منکې خلق د جمعاتونو د الله نه منکې د جمعاتونو د الله نه سچې منکې اي یذکر فی اسمه چې ذکر کړی چې پاغي کې نوم داغي د دین زیات ظالم ببل سوقوي چې د الله د نوم غستونه د قران د ویلونه او دغه شان ته کوم دی نو د توحید نه ما د دین جمعات بندي ښا دا خلک څوک دي دا دې نه ودرېګا دا څوک دي دا بر باندې څوک اعتراض کوي دا دیوبندیان دي څنګه دیوبندیان دوی بریلیان وایي موږ جمعات کې الله هو الله هو دې نه پریدي من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذكر فيها اسمه الکه وای هغه نوم به ذکر کې خو په شری طریقه به ذکر کې خنجره چې تراشه لو فکر ځان ته ولګي او بیا د الله نوم په داسې انداز اخلي چې حق هو هو هو بیا غو بل جوړ کړي کنه نو په دې طریقه باندې خو نه یاد کړي هغه په شرعي طریقې سره بیا دی دا هغه جمعهتون دي چې په کوم کې د الله توحید ذکر کیږي او څنګه ذکر کیږي نو تور څنګه نه پاکستان کې یو داسې جمعات کولاو کا او پاره کې د الله د نوم تذکرہ شروع کړي یو الله حاکم پوه شوې که نه؟ ادا کوم قوانین چې دوی جوړ کړي دا وضعي قوانین د الله په مقابله کې چې کوم جوړ کړي دا کفري دي دا ناروا دي ته ګوره بل جمعات باندې کې نه باندې در پسې پوه شوې مدرسه باندې باندې سورا لال مسجد بیا باندې کړو په دغه په دغه خبره باندې سورج مدرسې باندې کړې دي پوه شوې سواد کې خدما خل سور مدرسې ورانی شوې دي قاری تریستی لیکه سور مدارس هغه وران کړ کنه ولی وران ول د اسمه جماعتونو په مسجد کې وران کړ اي یذکر فی اسمه هغه کې د الله تعالی نوم ذکر کیږي کما هو شانه لکه څنګه چې هغه شان دی دا صرف نه چې صرف الله الله وای نه نه دا هغه نوم دا هغه شان مطابق ذکر کړي دلته سوال برازي په تاسو باندې دا په تفاصیل کې ټولو کې وی چیرل د صيغه د ازلمو اسم تفضیل دی اسم تفضیل مفضل یو شی وی د دنه بل څوک ظالم نشته چې د الله د جماعتونو نه منع کوي نو بل ځای کې براشي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا څوک ته ډیر لوی ظالم دا نه چې په الله دروغ تړي نو بل ځای کې به بل سره راشي نو دا ټول اظلم او اظلم راځي او من اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله نو دا څنګه چل دی د دنه بل ظالم څوک نشته دا غنه بل ظالم څوک نشته دا غنه دا یو نه بل ظالمان نشو نو جواب دا غي دا چې اصل کې دلته کې مراد کافر دی د کافر بیا ګڼ صفاتونه دي نو مراد یو د کافر دی خو کافر کله په شکل د جمعاتونو نه من کولو والای نو من اسلم مردن ډیر لوی ظالم نشته او کله دغه نه کفر کولی کله افترا کولی کله کتمان شهادت نو دغه په اعتبار سره سو کوئی چې نه دا په هر هر مرتبه کې یو ظلم دی اعلی ظلم نو په جم دغه کې د خیر کارون نه په منع کولو کې اعلی ظلم هغه چې جمعهتون نه خلق منع کوي صحیح چو کنه د دغه د دروغ په باره کې د ټول نه غټ ظلم دار چې په الله دروغ تړي د پټولو په باره کې د ټول نه غټ پټول ظلم هغه چې شهادت پټ کی نو بس په هر باب کې ځان ته یو غټ غټ ظلم شته په هر باب کې ځان ته یو غټ غټ ظلم دي ځکه من ازلم ور یو سر راځي ممن منا مساجد الله ان يذكر في اسمه چې ذکر کړی پای کې نوم د الله تعالی وسعى في خرابها او کوشش کوي په خرابوالي دغه جماعت کې ها دا سوق دی بعض دي مراد مشرکین دي چې هغه مشرکین نبی صلی الله علیه وسلم د خپل جماعت نه راو باسه او یا بعض وایي چې مراد اهل کتاب دي نصارا را پاسیدل بخت نصر چې راغې نو د يهودو خلاف چې کاروایی کوله نصارا وسره کومک کړو او جمعات ته دغه سو مسجد اقصا هغه ول وران کړو ها وسره وران کړو د يهوديانو خلاف الله وې دې بدبخت ته وګوره اولایک دا کسان چې دي ما کان لهم يدخلوها ندي مناسب ذل رته داخل چې دي جمعاتونو ته الا خائفين مگر په داسې حال کې چې یریدونکي وي داسې طرف ته اشاره ده دا ترغیب ال الجهاد دی چې ولکه د دوی خلاف داسې کاروایی شروع کړي چې سبا جمعات په سترګې وران نیسی کنه چې دې په ډار کې چې یره جمعات خو دې خو ته زه خو ته خلک باندوم خو ته ما سره بس چل کوي خو شوي لا يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خاص دوی لپاره په دنیا کې خزي رسوایی ده ولهم خاص دوی لپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی ولله المشرق خاص د الله په اختیار کې مشرق والمغرب او خاص د الله په اختیار کې مغرب دا سمانه سره لګي بعد وی یا تحویل قبله سره لګي خو لیکن صحیح خبره ده انده صحیح قول دار چې نه دار دې مخ کې چې د جمعات نه منع کړی کنه جمعات باندې بند کړ چې مراد نو اوس پس چرته زی نو الله وای مشرق او مغرب زما دي جمعات ته نه قبل ځای کې کینې ځان سبق وای خبر اورته دي کنه کم ځای کې ته کولای شي هغه ځای کې اختیار دی ولله هغه تحویل قبلی والا به بیا راځي ولله المشرق والمغرب الله د مشرق او مغرب نو چرته به هجرت کلاړ شي فاینما تولو نو هر خواته چې مخ وړوي تاسو پسم وجه الله نو هغه طرف ته مخ د الله دی که وجه الله چې بیا د متشابهات نه د الله د صفاتونه دی لیکن دلته کې معنی څه ده دلته کې معنی د سلفنا منقول ته دی دا کې کوم وجه الله راغلی دی نو دا څه دی دا په معنی د دغه سره دی په معنی د توجه سره دی فسم وجه الله اخوات د توجه د الله تعالی او دا راځي قران کریم کې کله به قران کې وجه په معنی د چا کې راشي د توجه کې راشي لکه د یوسف علی السلام ورونه وای کنه اقتلوا یوسف او اطرحوه یا دا یوسف قتل کئ یا سوف یا اوغرزوی ارضن اغه شاړې زمکه ته بوزي يخلو لكم وجه ابيكم نو خالي بشي تاسو ته وجه ابيكم توجه د پلار خپل نو پلار ته خاص په توجه کې پاتې شي وجه هلته په معنی د توجه سره کله او په معنی د سترۍ وجه الانسان سره د انسان دا مخ لا يرهق وجوههم قطر ولا ذله سورة یونس 26 کې براشي نه به پټي مخونه د دوی قطر ولا ذله تورواله او ذلت کله به وجه په معنی د ذات ته سړی سر راځي وان اقم وجهك للدين حنيفا ان اقم ادرا وجهك مخبل یعنی ذات خپل للدين د پاره د دین حنیفا نو دلته کې وجب مانر توجه سره ده مطلب دا چې الته الله دی یعنی ته الله نه غایب کیږي نه الله هر ځای کې شته چې کوم ځای ته عبادت کې کوي پوښوي بعد وی دا آیت نازل ده په تحویل قبله کې هم تاسو ته تحویل قبله والا براش یا سیقول صفاو نه پسته او دا دغه بارکه د هجرت بارکه دی بعض وی دا په بار د صلات نافله کې دی خارج القريه د کلی نه بهر وته نه فل مونږ کې نو چې کم خوا فغات مسله مستنبط شو نازل په بار د سکه د هجرت کې چې چاره په کلی کې بند کړی چې نه بکې تقریر نه بکې بیان پوه شو کنه نه بکې دلته باندې پاتې کیږي نو ځا الله وی شرط لاړې فاینما تولوا کم خواته چې دی تاسو قسم موجه الله نو اخواته دی توجه د الله تعالی ان الله واسع یقینا الله تعالی فراخی را واستون کړي نو چې ته هجرت کې الله و فراخی در کې بیغم شه علیم او عالم دی الله تعالی په حالت ستا باندې غته پته لري دا سړی چا په سره او باسو ستا عمل او کردار ورته معلوم دی وقالو اتخذ الله سبحانه ولدا سبحانه دا راشه دوی بل اعتراض وی مونږ تا رسول ځکه نه منو رسول الله مبارک نه پښتنه وکړه وی اتعتقد ان عیسی ابن الله ته دا عقیده لري چې عیسی د الله زوی دی وی نه نه من پوښ دغه شانته هغه مشرکین وی وی مونږ تا ذکر من ته د الله نیاز بین د الله تعالی نیاز بین ته وی ته بده را دی وای او دا خو د الله تعالی نیاز بین دی نیاز بین ته ویلو کنه ولد نائب نیاز بین هغه چې مطلب دا دی چې په بنوة حلو و شفقت مې سره دغه نه ویلو کنه سړیا د ابن عطیه تفسیر المحرر الوجیز نه مې ته ویلو نو هغه دار چې توی نیازبین نه مانی دا خو د الله نازولی دي او دوی چې سو وای کنه الله ته انکار نشي کولای پوښوي نو دا ولد د الله تعالی شته دی الله پر رد کو وقالو وای دا يهوديان یا دا مشرکان اتخذ الله نیول د الله تعالی ولدن ولدو ولدن امام بخاری معنی کوي اتخذ الله ولدن نائبا خوشوي الله تعالی ولد نیولې دوی وای یعنی نائب نیولې دی نو جوابونه ورکاوه واست دي خبره چې نه دا خبره غلطه ده اول جواب سبحانه نمبر 1 پاک دی الله تعالی د عیوبنا الله د عیب نه پاک ته کنه او عیب دې ته ویل کېږي چې احتیاج د چا احتیاج راشي او چاته مجبور شي سړی اوس که د الله ولد راغی نو الله تعالی دې ولد ته مجبور شو کنه شو مجبور محتاج شو ورته احتیاج پکې راغی دا د عیب صفت دی کنه دی خوشوي مجبور شو الله تعالی چې هغه داسې و دغه چې دې تر مجبور کیږي چې هغه سوای دی هغه کوي کنه نو مجبوری پکړه مجبوری د عیب صفت دی کنه دی نو سبحان پاک ته الله تعالی د عیبونو ولد باور لسنګراشي د ولد سره خو عیبونه راځي دویم وګوره بل جواب بل له ما فی السماوات والارض بلکې د هغه په اختیار کې دي د هغه په ملک کې دي د هغه غلامان دي ما فی السماوات هغه چې په اسمانونو کې دي والارض او هغه چې په ځمکه کې دي ولد عبد نه جوړیږي ښا پوه شو کنه من ملک ذا رحم محرم یعت عتق علیه پوښ کنه سوق چې در حزار رحم محرم مالک شي هغه په ازاديږي نو دا چې ولد شي له ما فی السماوات و ما فی الارض دا ولد چرته د پاسمان کې د کپزما کې دی دا خو د الله په کامل اختیار لاندې را داخل شو نو څنګه به الله رده مجبور شي څنګه به دی د الله غلام شي چې دای ولد هم شي او غلام هم شي غلام خو ولد نه جوړیږي زوی خو د سړي نه غلام کیږي نو دا خو د الله تعالی په ملک کې او په اختیار کې داخل دی له ټول مخلوق ښا کل له قانتون بل ګور دا ټول الله تعالی ته تابعدار دي او تا خو چې ولد دی او ولد نازول دی نو نازول نه خو سړی مجبور کیږي او بیر سړی تاعت نه کوي هغه نه کوي تاعت بعد وخت به تو چې لري داسې چې هغه نه کنه نه کنه نه کنه نه کنه اخر تا مجبور کی هغه امر دی نه منل شي کنه الله وای نه کل له قانتون ټول مخلوق الله تعالی ته تابعدار دی دا نه چې کنه پکې بعد دا غي نه وته دي راشه بل ګورا بديع السماوات والارض بل جواب ګورا بديع السماوات بمثل پیدا کون کې د اسمانونو دی والارض او د زمکو دی الله پاک ټول اسمانونه او ټول زمکا بمثل پیدا کړی دی پوښ کنا نو پیدا کون کې د اغه دی او په ولد کې سي په ولد کې مماثلت وي د الله سره دا مثل نه دي پوه شو کنه د الله سره دا مثل نه دي چې اسمانونو کې څومره مخلوق ته ازمه کې دي او ولد د پلار سره سي مشابه وي مماثل وي وسره خامخا مشابهت یې کني وسره پوه شو نو دا ګوره دا خبره غلطه بل وګوره واذا قضا امرا کله چې فیصله وکړي الله تعالی د یو کار فانما یقول له نو او یغه کار ته کن شان فیکون شی کن موجودا فیکون فیوجد بعد وی بعد کن امرا فلانیا فلانه کار شا نو فیکون بس غشی دا الله تعالی اراده تکوینی دا نو الله تعالی وایي چې دا کارونه ټول زما په اراده او په اختیار دي زما کامل اختیار دی نازول او نیازبین او ولد چې وی دا د اختیاراتو په لار کې رکاوټ جوړیږي رکاوټ جوړیږي لہذا زما ولد نشته څنګه جوابونه ورکړل وقال الذين لا يعلمون وسراش دی اخیری اعتراض شپږم اعتراض په دې باب کې داده نور اعتراضات خو بیا رست راځي وقال الذين ويا کسان لا يعلمون چې نه پويږي لولا یکلمنا الله خط د الله رسول او د الله رسول ما غوته وای ته چې د الله رسول مونږ ته نه منو ولی لولا یکلمنا الله ولی خبر نه کوي مو سره الله تعالی ها په دې باندې مو سره خبر یو چې دا زما رسول دی او تاتینا آیتن یا دراشی مونږ ته یو معجزه معجزه دراشی ستا پر رسالت باندې دلالت کوي لولا یکلمنا الله نه بعد وای چې دینه مراد چې کوم دینو هغه څه دی هغه د دوی وحی د رسالت څخه چې مونږ ته د داسې وحی داسې کلام داسې خبرې در سره وکي چې مونږ هم رسولان کی مونږ هم سکی رسولان کی لکه سورۃ انعام 124 راو باسي کې وی ګورې یو نظر چې لولا یکلمنا الله معنا کوي پیدا مکو و اذا جاءتهم کله چې راشي دوی ته آیت یو نشانه نو قالو دی وی لن نؤمن لن نؤمن هر مګز مونږ ایمان نه راوړو حتا نؤتا حتا چې مونږ تراکلی شي مثل ما اوتی رسول الله اغه اغه شیان څه شي چې څنګه رسولانو د الله ته ورکړې شوې ده سړي وحیدا اغه ته وحی راغلی دا مونږ ته امراشون با الله توحید منو هغه ته کتاب راغلی دی مونږ تلیم کتاب راکې مونږ به توحید ومنو دا څنګه ومنو پوه شو کنه دا خبره ده لولا یکلمنا الله او تاتینا آیه یاد راش مونږ ته یو معجزه نو معجزه خو دوی ته د دنیا را لې قران معجزه نه معجز نه دی عاجزه کړی نه دي سو معجزه خو وای دي چې دوی عاجزه کی نو قران دوی نه دی عاجزه کړي دوی بل څه غواړي نه نه دوی داسې مو مانګي معجزه مو مانګي معجزه غواړي داسې نه غواړي چې هر قسم معجزه سره چې نه چې مونږ څنګه غواړو هغه شان ته معجزه هغه شان معجزه صدا هغه دغه کې مختلف آیاتونه کراغلي دي خو صورت بنی اسرائیل کې راغلي تفصیل دي آیات نمبر 90 تر 93 پورې تاسو وګورئ 15 سمه سپاره حتی تنزل علینا حتی چې ترا راولېږي مونږ ته راکوزه کې مونږ ته کتابا یو خط یا یو کتاب نقرأه چې مونږ په خپل ولولو قل ورته وای سبحان ربي پاک ته رب زما هل كنت نعمذ الا بشر الرسول مگر ز بشر مو رسول د الله يم تاسو خبره کوي چې ما ته دا وای چې دارا ولدا دا مو مانګي معجزات دي خاص ته بني اسرائيل کې تفصيل وی دا داسې نه وکا خو چې چرته باغ ماغ دین د پکې خوراک کو سور په پکې مناو د وتام من دا خبرې کول کذالک قال الذين من قبلهم الله وی دا رنګ خبره کړي وا هغه کسانو چې مخکې دوی نو مثل قولهم په مثل د وینا دوی دک شانت خبره په خوانوم کړي وی عادیانو خپل پیغمبر ته کړي وا سمودیانو خپل پیغمبر ته کړي وا الله وی تشابهت قلوبهم یو شان شوی دي زړونه دوی د دې ټولو کافرو دا زړونه یو بل سره یو شان دي خپ هر زمانہ کې چې کافر ګوري کنه نو هغه به یو شان دي زړونه یې اما تاسو ویل بل د صورت انبیا کې وای اتواسو به تبوای کې دوی دې کفر باندې یو بل ته وصیت کړی چې داسې کفر بکې دک شان ته غونته کې تشابهت قلوبهم زړونه یو شان دي په خوانی ابو جهل چې څنګه انکار کو کنه پوښوي اکه شانتی انکار ته دی هغه دانه نه کافر کوي پوښ کنه د پخواني جاهلیت امام ابو جهل و د ننني جاهلیت امام چې کوم دی نو هغه امریکا پوه شو کنه دا ټول یو شانتی بس یو جاهلیت په مخ کې روان کړي تشابهات قلوبهم دي ګډې خپل خبرې کیږي خو وخت نشته قد بینا الایات یقینا موږ واضح بیانو دلایل پوه شوي د رسا اثبات د رسالت له قوم د پاره دا قوم یقینون چې یقین کوي چې کم قوم کې د یقین ماده پرتوي هغه د پاره موږ دلایل د اثبات تر رسالت ذکر کو هغه په ایمان راوړي تر دې پوری دا شپک شبهات دی په اثبات تر رسالت باندې وکړ پوه شوی په کنه نه دی منو ځکه جبرئیل راضی نه دی منو ځکه چې سليمان علی السلام ته سحر نه منی نه دی منو ځکه سحر فرشتو ته راغلو نه دی منو ځکه چې دغه دی دا بل اعتراض سو ویتا نن یو خبره کې سبا بل کې منسوخ کیږي دا نه من نه منو نه دې منو ځکه چې دا الله نه یز بن نه منی اتخذ الله ولدا پوښوي نه دې منو ځکه چې مونږ ته ولې دا کتاب نه راکېږي چې تاسو درکړې شو دا اعتراضات کول اوس د دینه پس الله پیغمبر ته تسلی ورکړي پنځه امور دي دا ذکر کوي په دې باندې باب ختمي ښا چې والکه او خو مو پیجندل کنه اهلی کتابو د دې د وجنه مشکیان کیږي خاطر توا چې یاره اوس دوی دا اعتراضات وکړ نو دا د رسول یم او کبه نیم نه نه نه تر رسول کیږي په دوی نه ان ارسلناک بالحق یقینا ته مونږ را لېګلې بالحق په حق سره پرشتیا سره ته پرشتیا سره رسول یې بس ته رسول یې یا بالحق لبیان الحق د پاره د بیان د حق دا د منشور شخه منشور رسالت منشور تبلیغ سچو الحق شو الحق څه شی دی اب سورۃ بقره کې مخکې براشي الحق من ربک حق هغه چې د رب د طرف نه بس منشور تبلیغ سچو هغه د قران او سنت صحیح شو اوس طریقه تبلیغ بسنګي بشیرن زیر ورکونکې په داسې حال کې چې زیر ورکونکې مؤمنانو ته و نذیرن او يرونکې کافرانو لرا خا وو تبلیغ شروع شو نو دا غوال ته کې بعض خلک به کافر مړ شي مانه به تاسو کیږي نو الله وی ولا تسالو عن اصحاب الجحیم پوښتنه به نه کیږي ستانه په باره د جا خاوندانو د جهنم کې مه خفه کیږه د خاوندانو د جهنم باره کې تانه پوښتنه نه کیږي ښه تبلیغی ماما ځان دې سي مړ کوی ولن ترضا عنك اليهود راشه اوس يهود دیو پیجندل رسالت ثابت شو اوس راشه د يهوديان خو ته معلوم شو نصارا خو ته معلوم شو کنه نو بس ته دوی سره اتحاد او تعلقات هغه شي کټ ولن ترضى عنك اليهود او هرگز نه خوشاليږي د تانه يهوديان ولن نصارا او نه نصارا حتا تر دې پوري تتبع ملتهم چې ته تابع شې د ملت د دوی د دوی د ملت تابع شې چې نه کړه ملت ته ویل کیږي ملت دین ته وای ښا د دې د دین تابع نشي خو ګورې په ملت او په دین کې فرق دی ملت په اصول کې وی او دین په اصول او فروع دواړو کې استعماليږي دویمه خبره دا یاد وساته چې د دین نسبت الله ته کیږي دین الله ویل کیږي د ملت نسبت الله ته کیږي دا پته الله ته کیږي د ملت نسبت چاته کیږي پیغمبر ته کیږي که حق صحیح شو ملت ابيکم ابراهیم قران کې راځي کړه ډیر راغلی او د ملت باطله نسبت بیا قوم ته کیږي به ته کیږي او قوم ته بیا پیغمبر ته کیږي دې ځای کې حتی تتبع ملتهم حتی چې ته د دوی د دین تابع شي هغه چې کم دی جوړ کړي نه نه که ته د تورات تابع شي هم دې نه مني که د انجیل تابع شي هم دې نه مني هغه شي کې باندې مني چې کم دی جوړ کړي د ځان نه د ځان نه جوړ کړي په دې معنی کې سره خلک خطا کیږي پاکستان ته شروع شي وای پاکستان ته نه بدا حکومت خوشاله نشي دا یا فراوخی دا پیور پیټ ولکه د خدای بنده ولی وای نه کنه د يهودي نشي تورات نه مني او نصراني نشي انجیل نه مني تر هغه پورې وای هغه نه مني ولی نه مني خدای بنده دا تانه تانه دا ولی هغه خوشاله نه دي هغه خوشاله د مر پیسې وته ورکړي تا په غره کې نه پریدي او الته د اوی چې کمرکان دی هغه ته برتانی تزي پیمانی ور په هر کې سمټل کې لوړې خړې شي نه شي پاره ها په هر ځای کې پاتې کېږي چې کله پاتې کېږي هغه سکیورټي کوي کې نه کوي ولې کوي دی تابع شوی دی ملت دا مو وایه چې لن ترضا دا تانه نه راضی کیږي راضی شوی دی دا غوی نه او دوی تابع شوی دی دا غوی د ملت ولی تتبع ملتهم هغه ملت د تورات نه مراد هغه ملتهم نه خو د ملت موسی دی علیه السلام ملت انجیل نه مراد هغه ملت عیسی علیه السلام دی خو ملت دوی نه لکه ملت اضافه چاته شوی دی قوم ته شوی دی يهود ته شوی دی نصارا ته شوی دی په هر زمانہ کې د خپل خپل ملت دی د رسول الله په زمانه کې ملت ځان هغه هم د ځان نه جوړ کړو دا نو دوی په خپل کتاب باندې فیصله نه کولې ګوره دا یاد ساتي دوی خو ځان نه قوانین جوړ کړو اوس هم دوی ملت کم دی د دوی ملت هغه دی چې دوی د ځان نه جوړ کړی دی نن ملت سیکولریزم دی نن ملت لیبرالیزم دی نن ملت هیومنزم دی خبر ورسې دی کنه دا نه چې کنه څنګه وای د دوی ملت چې کوم دی تورات دی دا توراتي جګړه نه زموږ دا د دوی روانه ده دا صلیبی جنگ نه دی دا سیکولر د لیبرل نظریاتو خلاف چې کوم د جنگ روان دی د لیبرل نظریاتو خلاف جنگ روان دی دوی کله هم مطلب په خپل کتاب باندې عمل نه کړو نه هغه واجب العمل قانون ګرځولې دی حتا تتبع ملتهم نو قل ورته وایا ان هدى الله یقینا دین د الله تعالی چې دی هو الهدى هغه حق دین دی هدا په معنی د دین سره دی ښا یقینا دین د الله حق دین دی نو بس چې کومه زمانہ کې د الله دین وی هغه تابعداري کوا نو تورات او تورات انجیل او انجیل او اوس چې کوم د قران نو بس قران ښا خو شو کنه د قران تابعداري کوا دا د الله دین دی ولا ان اتبعتا اوس دغه ملت تابعداري ګور تاسو ملت ته ګورې ملت څه شی وو ولا ان اتبعتا کتا تابعداري وکړه اهوا اهم د دوی د خواهشاتو د دوی ملت د دوی خواهشات بعد الذي پس د هغه نه جاءک چې راغې تا ته من العلم د وحی نه تا ته وحی قانون راغې قرآن راغې سنت رالل او د هغې نه پس تر څه تابعداري کې د دوی د ملت تابعداري کې د دوی د خواهشاتو د دوی د نظام تابعداري کې نو یاد ساته مالکا نه به تعالی من الله د عذاب د الله نه من ولی ان څوک بچ کوونکې ولا نصير او نه د هغې مقابل کې څوک مددګارو صحیح شو دا یو ته ذکر کو یا بنی الذين اتيناهم الكتاب يتلونه اوس دا بل امر ګور دریم ښا دریم څه ذکر کای دریم نه ته ذکر کای چې ګوره دریم شو کو سلورم شو ها دریم شو دریم نه ته ذکر کای الذين اتيناهم الكتاب دلیل نقلی تا سره غم دې چیرې دا قران دوی نه مني کنه دا به څنګه چلی دا قران به حق یو کبه حق وی الله وی دلیل نقلی په وره الذين کسان اتیناهم الكتاب چې مونږ ورکړه دی غوی ته کتاب قاعده ته یاد راکې رکړم د ان شاء الله تعالی چې ربي مار ته ویلو چې اوتل کتاب وای نو په مقام د زم کې استعمالي او چې آتیناهم الكتاب وای نو په مقام د مدح کې استعمال دا خو علماء دي ها الله وای چې ما مونږ ورته کتاب ورکړ دې مونږ ورته علم ورکړ دې هغه خلکو ګورا یتلونه لولی دغه کتاب تورات لرا حق تلاوته په حق تلاوت داغي باندې حق تلاوت د قران د کتاب سوي حق د تلاوت د کتاب داوی چې تیل ولی نو د هغه د هر آیات سره سکه چې د جړا آیات جاړې ور سره چې د خوشحالي آیات یې خوشحالي کې پلا یو مالګار بعد حق تلاوت هغه دی چې د هغه حلال حلال وګڼي د هغه حرام حرام وګڼي نو دغه ته حق تلاوت ویل کیږي اولائک دا کم کسان چې الله وی مون تورات ورکړه دي او سیل ولی اولائک دا کسان چې یؤمنون به هغه ایمان په دې قران عمراوړي دا هی د قران تراجه دي هغوی دا قرآن هم مني، هغوی چې کوم خلکو ته موږ تورات ورکړی او تورات صحیح لولي، هغوی قرآن هم مني. پوه شو که نه؟ ومن یکفر به، هغه څوک چې کفر وکړي په دې قرآن باندې، انکار وکړي د دې قرآن نه، فاولئک دا کسان چې دي هم الخاسرون، هم دوی تاوانیان دي، دا خلک تاوانیان دي. یا بنی اسرائیل، اوس په اخري کې خطاب ورته کوي، باب ختموو که نه؟ باب د دوه دوه ایته دي. یا بنی اسرائیل اوس په اخیری کې ته بیا خطاب کوي چې و بنی اسرائیل د قران نه د توحید نه مستاسو انکار د رسالت نه مستاسو انکار زما د نعمتونو نه تاسو نه شرمېږي پوه شئ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی نعمتی نعمتنا زما التی غنیمتنا انعمت علیکم چې ما کړی پتا سو باندې وعني فضلتكم او ما فضیلت غرواله درکړو تاسو ته علی العالمین په مخلوق باندې ها واتقو بل سکارو کوي واتقوا یو نعمتونه یاد کوي واتقوا بل ځان بچ کوي یومن عذاب یوم د عذاب دا ورځنا لا تجزي نفس عن نفس چې نبشي د فکول یو نفس د بل نفس نشي ان عذاب ولا يقبل منها عدل او نبشي قبلول د دې مجرم نفس نه عدل جرمانه ولا تنفعها شفاعت او نه بغټه ورکی دی نفت سفارش ولا هم ينصرون او نه بد دوی مدد کول شي په اخر کې تصور کو تخویف او تور کو نو دا شو دا پنځه امور ته ذکر کړ چې کله قران ذکر شو چې ګورا یو رس تسلی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بل د يهودو نه سوارا او نه براءت شو کامل دیم شو دلیل نقلی په اثبات د قران باندې چې قران حق کتاب دی سلورم څه شو بنی اسرائیل ته خطاب شو او پاغه کې اول دغه د انعاماتو شکریا ادا کول او د آخرت نه ډارېدل دا چې کوم دنو په آخر کې ته دا ذکر کړل چې دا عقیده ولري ته قرآن ومني نو دا د دې باب خلاصه شو شپک شبهات صحیح شو کنه شپک شبهات تاسو کتل اول سلور ذکر کړل پوه شو کنه نو بیا پسې یو قاعده او پکې ورسره چې کوم دنو بیا 15